هغه وشو او وروسته دې نه پس دا دویم باب شروع کیږي دویم باب دلته د 25م آیات نه شروع کیږي او دا باب برسیږي تر یو سل او دولسم آیات پورې بدا باب وی د دې باب خلاصه دا ده چې په دې باب کې ذکر کړي د وو پیغمبرانو واقعات او قصې ذکر کړي او مقصود د دغه قسم دا د چې دا به تور دلیل ذکر کوي دلیل نقلی ذکر کوي چې په دې کې سو مقصدونه دي د صورت داوی ما تاسو ته ویلې وي چې یو داوا دا توحید او رد د شرک فی العبادت او دویمه دعوه د صورت دا اغا تسلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او دریم دعوه دا تشجیع علی التبلیغ په تبلیغ او په دعوت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شجاعت ورکول او بهادری ورکول دا درې د صورت دعوی وو نو په دې واقعاتو کې چې د انبیانو مسالم کمی قصې ذکر کیږي کم واقعات ذکر کیږي په دې کې دا درې واړه مقصدونه شته البته بعضی واقعات چې دی په هغه کې بعضی مقاصد لګ ډیر واضح وي لکه په دې کې سلور قصې دو داسې پیغمبرانو دي لکه هود علی لکه نوح علی السلام چې هود علی السلام چې صالح علی السلام چې شعیب علی السلام د دې سلورو پیغمبرانو دعوت چې دین هغه ښکارا د توحید د پاره په دې صورت کې راوړې شوې ده او دو پیغمبران یو ابراهیم علی السلام او یو لوط علی السلام دا غوی واقعات چې راوړي نو هغه د دې لپاره راوړي چې ګوره رد شرک فی العلم کوي چې عالم الغیب یو الله تعالی دې د الله جل جلاله نه مغیر بل چاته علم د غیب نشته دی ابراهيم عليه السلام ته د غیب علم نو لوط عليه السلام ته د غیب علم نو زکه خو ملمانه ورته را لوغوی نه پیژاندل او و مواقع چې د موسی علی السلام دا بدل ته مختصر ذکر کړي او هغه په دې مقام کې چې ذکر کړي نو فقط د تشجید لپاره ذکر کړي چې موسی علیه السلام چې څنګه په شجاعت او بهادری سره دعوت رساله رسوله او هم دغه شان تاسو رسوي نو دا د وو پیغمبرانو واقعیات دي په دې کې اولا واقع چې داغه د نوح علیه السلام ده اول د نوح علیه السلام دعوت ذکر کوي پر رد شرک کې او بیا د قوم انکار دی په سلورو طریقو سره دا غي نه پس بیا نوح علیه الصلاۃ والسلام دعوت بیانې او هغه کې دفع د اوهام کوي تر دیرشم آیات پوری دا غي نه ورستو بیا جواب کوي د سوالونو نه چې سلور سوالات په دوی کوي دا غي سوالات او جوابات کوي دا غي نه ورستو بیا د قوم د طرف نه طلب د عذاب دی چې عذاب غواړي او د نوح علی السلام جواب دی بیا دا غین ورستو یو زجر ورکی او بیا پس دا غین تفصیل د عذاب شروع شي چې الله نوح علی السلام ته وی ته کشته جوړه کا کشته جوړه ول دی بیا دا غین پس د قوم غ تمسخر او استهزاء دا غین ورستو بیا د کشته د جوړېدو نه ورستو بیا طوفان راتلل دي د نوح علی السلام په کشته کې سوریدل دي د زوی سره خبرې اترې دي بیا د هغه نه پس د قوم غر کېدل دي د نوح علی السلام بچ کېدل دي بیا د هغه یو سوال دی او د هغه سوال بیا یو جواب دی بس دا د ټول دعوت هغه خلاصه چې کوم دی هغه په دې ځای کې ذکر کړي چې ګوره نوح علی السلام دعوت د توحید ورکړو خپه بهادرۍ سره ور کړو نوح علیه الصلاۃ والسلام چې دغه دعوت ور کړو نو دغه دعوت په نتیجه کې الله نوح علیه السلام بچ کړو او قوم غر کو تباہ شو نو درې واړه خبره فکر راغې دعوت شجاعت او تسلی درې واړه خبره فکر راغې ولقد ارسلنا نوحا او یاد کا ولقد ارسلنا او یقینا موږ را لګره نوح علی السلام الی قومه قوم خپلتا نسی ویلو قوم ته انی لکم نذیر مبین یقینا زستا سر پارا يرون کې ښکارایم الله تعبدو الا الله دعوت سو هغه داو الله تعبدو چې تاسو بندگی مکوي هغه د صورت اول دعوی سره اول کې مراغه کنه کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الله تعبدو الا الله نو بس د هغه دعوی سره دا لګي الله تعبدو الا الله چې تاسو بندگی مخاص کې مکوي الا الله مگر دی یو الله کوي انی لکم انی لکم نذیر ها انی خاف علیکم کتا سے زما دعوت کو نہ مانی سے چل بوچی نو داغی نتیجہ و بیان نہیں انی خاف علیکم یقینا ذیریگم پتا سبحان عذاب یوم علیم دا عذاب دورزنا هغه عذاب علیم چې دردون کړي عدل ته کې دا علیم چې ده دا صفت د عذاب د عذاب دردون کې ښا دا یو من د پاره چې کم صفت واقع شوی ده په دې ځای کې نو دا د یو من صفت نه دا د عذاب صفت ته خو البته عذاب کو منسوب دی او دا مجرور دی نو دې ته جر د جوار وای ښا کله کله د قرب او د نزدېوالي د وجنه یو بل شی چې کم دنه د هغه هغه اعراب پراشي ها فقال الملأ الذين كفروا من قومه اوس قوم انکار کوي دغه دعوت نه نو د دعوت نه د انکار د پار سلور طریقې استعمالي تا مونږ ولې نه منو یو وجه فقال الملأ الذين كفروا من قومه نو وی هغه خلکو هغه غټانو هغه کسان کا چې کفرو چې کفر کړو من قومه د قوم د نوح عليه السلام نه په سوره اعراف کې چې دا واقعیا بیانول نه پالته کې وسره کفرونو ویلي هغه کې مونږ وجه ویلې و وجه دا و چې التر ټول قوم کافرونو مشران د ملکان د قوم ټول کافرانو دلته کې وسره چې کفرو وي دا صرف بیان دی وضاحت دی چې دا خلک کافرو نور ټول کافرو د قوم من قومه د قوم ددنا وی مان را کا مونږ دی وینو تا ها الا بشرا مثلنا اول انکار وجه داوا وی مونږ دی وینو تا الا بشرا مگر ته بشری مثلنا زمونږ غوندې نو یو د انکار وجه دار چې نبی بشر نی مونږ بشر رسول نه منو دویمه خبره دا ده وی زمونږ غوندي مثلنا زمونږ غوندي نو دا د پیغمبر بے ادبی وکړه چې پیغمبر ته وایي ته زمونږ غوندي الان کې پیغمبر خو افضل وی د قوم او دغه نه د امت نه و ما نراک تبعک الا الذين هم ارادنا بعد الرأي دویمه وجه دا ده مونږ تاسو کنه منو و ما نراک او مونږ نه وینو تا ها اتبعک تابع شویستا ها تا تابداران مونږ نوینو الا الذين مگر هغه کسان دي هم ارازلنا چې هغه سپک خلق دي په مونږ کې ها ارازلنا ارذل کهلک پوش کنا سپک سپک خلق دی په مونږ کې بادی الرأی په ظاهر نظر کې اے هغه ته خو چې مونږ په ظاهر نظر ګورو نو هغه څه دی هغه په مونږ کې کمزوري خلق دي سپک خلق دي لہذا موږ ستاسو تابعداري نه کوو موږ غټان یو موږ مشران یو موږ ستاسو تابعداري نه کوو یو دغه دا او ظالمانو دویم یا وجه دا ده چې بعضی وای دا بعد یا رأی چې لکنه نو دا د اتباعک پورې متعلق دی نو بیا بلاشي اتباعک اے په مونږ کې سپک خلق ستا تابع شوی دي دا تابعداري چې د بعد یا رأی دای په ظاهر نظر دا هغه داسې فکرمن خلق نه دی عقل نه لري فکر نه لري بس په ظاهر بس دا شور او ردر او تا په درغلي دي مونږ ذکر تا تابعداري نه کو و ما نرا لكم علينا من فضل درې مو جوته وي و ما نرا لكم علينا او زکه مونږ تا نه منو چې نوی نو مونږ تعالی علينا فزان باندې من فضل کم غره والي ته په مونږ باندې غره سره خو نه په دې وجه باندې مونږ نه منو نو هغه ورته وی چې ښا غوړه نیمه ماته چې وحی راځي تاسو ته وحی نشته دی نو دا زما غوړواله نه دی نو دوی څلورم دغه وکړو وی بل نظنکم کاذبین دا د وحی خبره چې تکي مونږ ګمان کو پتا باندې پتا سو باندې د دروغ جنو تاسو دروغ وای دا خبره مولشتیا نه ده ځکه مونږ چې کوم دی ورته وای چې مونږ او تا کې فرق نشته دی نو په څلور وجوهات سره انکار وکړو چې ځکه دینه منو چې ته زمونږ غوند سړی زکه دې نه منو چې کم خلک ستا تابع دي هغه سپک خلک دي زکه دې نه منو چې تا دغه زمونږ باندې فضیلت نشته لري او زکه دې نه منو چې زمونږ در باندې دا ګمان لري ته دروغ وای دروغ جن نعوذ بالله قال یا قوم ارایتم اوس ورته نوح علی السلام جواب ورکي او د نوح علی السلام هغه دفه د اوهام کوي چې دوی کوم اوهام او اعتراضات راپورته کوي دا غي جواب ورته کوي نو قال او نو علی السلام یا قوم ای قوم زما ارایتم آیات تو فکر کړی دی خبر را کوي ماته نه فکر مو کړی دی ان كنت علی بینه من ربی کچرته وم زو په واضح دلیل باندې طرف در خپلنا و آتانی ما تیرا کړی رحمتن رحمت نبوت رحمت معنی سره نبوت من عنده د خپل طرفنا فعمیت علیکم نو پټ شوی دغه نبوت او دغه دلیل په تاسو باندې تاسو په نه پوهیږئ نو زه سو کما خو شوی دا بر تاسو نه پټ وی تاسو وایي چې تاسو را وحی نشته دی ما تر وحی شته دی واضح دلایل نشته دی خو تاسو دا چې تاسو په نه پوهیږئ تاسو عقل په کار نه کوي ها انلزمکموها آیا پزور اومنو پتا سو باندې اے انلزمو الزام کو تاسو په دغه وحی باندې یعنی پزور در باندې اومنم چې تاسو نه منئ نو تاسو کوم وانتم لها کارهون او حال دا چې تاسو بد ګڼون کې د دی وحی یعنی زه خو الزام نکوم پتا سو باندې چې معنی وی معنی کني معنی می معنی خو الله تعالی ته مخامخ کې بیا پته لګي ویا قوم لا اسالکم علیه مالا دویم وهم دویم اعتراض د پکې چې څوک به وایي تیار د دې چې دومره دعوتونه چلی نو په دې کې به مقصد دا وي چې که څوک روپۍ مو پي راکی نو هغه ورته وایي ویا قوم ای قوم زما لا اسالکم نغوارم د تاسو نه علیه په دې بیان باندې مالن سمال د دینه پته لګیږي چې انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام باندې دعوت فرض عین دی خو چې هغه باندې دعوت ځکه چې مال غسل ورته حرام دی ان اجریا نه د مزدوری زما نه د اجر زما الا علی الله مگر په الله تعالی باندې دی نو درې می تراغ دوی دریم وهم دریم خبره دوی داو کوي مونږ تا ځکه نه منو او تا خو تا ځکه نه راځي تا سره چې دا کم خلق ناس پاس دي دا کمزوري خلق دي مونږ ته ځان بدخکاری چې د دوی سره خوا کې کینو ته دوی د ځان نه وشړه مونږ براشو مونږ به تا سره بیا ناس یو هغه ورته وی وما انا بطارد الذين امنوا او نیمه ده شړون کې هغه خلق لرا چې ایمان راوړ دي نه زه خدا نه شړم ولی نه شړی انهم ملاقو ربهم یقینا دوی ملاوی دن کې د خپل رب سره سبب د رب سره ملاو شوی زما خلاف کوته شکایت کی نو زه د الله نه یریګم زه دا کار نه کوم ولکنی اراکم لیکن زوینم تاسو قوما یو قوم یی تجهلون چې د بی وقفتوب خبره کوي تجهلون د جهالت کارونه کوي د جهالت خبرې کوي دا ستاسو سره د جهالت خبرې دي و یا قوم من ينصرني من الله ان ترتهم اوس جواب کې تفصیل کوي و یا قوم ای قوم زما من ينصرني سوق ببچ کی ما نصرت مانند کې حفاظت ته سوق ببچ کی ما من الله د الله د عذاب نه ان ترتهم کذ دوی او شړم کذ او شړم ما بسوق بچ کی افلا تذکرون آیاتات نصیحت ناقلی ولا اقول لكم نو دوی ورته وی ښا دا صحیح شو چې دا کارونه نشه کول نو دا سلور کارونه کې یو کوکا کنه کما وی یو خبره اول خبره زمونږ اعتراض در باندې دادې چې تاسو سره خزانه ول نشته دویمه خبره دا ده چې خزانه د سرنی هم ته یو خای چرته پرتی دي دریم نمبر دا دا چې کچرته خدانی درتا دریم نمبر خبره دا ده چې دا کم خلک چې تا خوا ته راځي کنه په دې زمونږ اعتراض دی دا کمزوري خلک دي او دوی خیر لا دوی دغه دوی ته الله تعالی ته خیر نه ور کوي دا بی خیر خلک دي د دوی د دې حالت نه پته لګي چې غریبانان دي نو دا د دې په حالت باندې دلالت کوي چې الله دې ته خیر نه ور کوي څلورمه خبره دغه اعتراضات چې کوم دنو هغه په لو کړل ولا اقول لكم نوح علیہ السلام ورته وی ولا اقول لكم عندي خزائن الله او زنویم تاسو ته عندي خزائن الله چې ما سره خزانه د الله دی ما سره ما خدا داوا نه کړی چې ما سره د الہی اختیارات کی خدای صفات کی په ما کې نه زه خو یو بندین د الله تعالی نبوت را ترا کړی دی ما د خزانو داوا نه کړی نو دوی ورته وی ښا معلومه خبری درته کنه کم ځای کې دی هغه ته وی ولا اعلم الغیب او نه پویګم د پپټو سيزونو باندې ما ته د غیب خبر سره ما ته معلومات دي نو دوی ورته وی نه مونږ د ځکه نه منو ته خوراک کې ته چاک کې دا سيز نه پدی وجه باندې مونږ ته نه منو نو هغه ورته وی ولا اقول او نو هم د تاسو تاسو ته انی ملکون چې د فرشته ما د سم ملک او فرشته خو نیم چې د خوراک نه کوم زه انسان ما نو سلورم اعتراض دوی دا وکړو وی خدا استعمال ګری چې دي کنه د دوی د غربت او د حالت نه پته لګیږي چې الله دې ته هیڅ خیر هم نه ورکړي هغه وته ولا اقول او زنویم تاسو ته زنویم تاسو ته یعنی زه موافقت نکوم زه تاسو سره دا خبره نه منم للذین آکا دا آکا سانو فبارکی تزدری اعینکم چې سپکی غنی سترګې تاسو لن یؤتیهم الله خیرا زه هرگز تاسو سره په دې خبره کې موافقت نکوم چې الله دوی ته هر اس کلم خیر نه ور کوي دا زه نه منم الله اعلم بما فی انفسهم الله تعالی خپوه دې په هغه ایمان باندې فی انفسهم چې پزړونو د دوی کې ده انی اذا لمن الظالمین کما دا خبره وکړه چې زستا سره په خبره کې موافق شم یقینا دا په دغه وخت کې د ظالمانو نوم دا خو ډېر رب د خبره چې د مؤمنانو په مقابله کې کافرو ته ترجیح ورکوم دا زنه ورکوم اوس چې کله دا جوابونه دوی اعتراضونه کول نوح علی السلام جوابونه ورکول نو د اهل باطل طریقې کار دا وی چې کله تر دته جوابونه ورکې کنه دا په د باندې بد لګیږي نو په دوی بد لګیدل نو دوی دا خبره وکړه قالو نو دوی او یا نوح اے نوح قد جادلتنا یقینا تا مون سره جګړه وکړه تا مون سره ډیر بحث شروع کو فاکثرت جدالنا نو ډیر د جګړه مون سره یعنی ډیر لوی بحث ته مون سره وکړه مون سره ډیر زیات بحثونه کې حالان کې بحث واغې غریب نه کړي هغه دوی اعتراضات کول جوابات هغه ورکول خدا باطل پرس خلک چې په دلیل کې راګیر شنو بیا هم دغه کاری فاتنا نورا ولا مونږتا بما هغه عذاب تعیدنا چې تی مونږ سره وعده کې ان كنت من الصادقین که چرته یې ته درشتونو نه که ته رښتونه سره دغه مونږ عذاب را ولا نور قصې پرېګ دی قال هغه ورته وی نوح علی السلام جواب ورکړي انما یاتیکم به الله یقینا راولی بدا عذاب تاسو الله تعالی ان شاء کچرته داغه خو قشوا وما انتم او نه تاسو بمعجزین بچ کیدون کی د عذاب د الله نه د الله د عذاب نه بیا بچ کیدې نشي ولا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصح لكم جواب ورته ورکی چې او عذاب را واستل خو لري خبره ده زه فقط نصیحت تاسو په زور په تاسو باندې په زور نشم منلې زه خو تاسو ته خیر خوای کوم هغه در باندې په زور نشم کول عذاب به سره ولم ولا ينفعکم نصحی او ګټه نه در کوي فائدہ نه در کوي تاسو نصحی خیر لټول زما ان اردتو که زه اراده لرم ان انصح لكم چې خیر لټوم تاسو د پاره تاسو د پاره زه خیر لټوم تاسو ته غم فائدہ نه درکې ان کان الله کو چرته غواړي الله تعالی یری ان کان الله یریدو کو چرته غواړي الله تعالی ایغویکم گمراه کول تاسو که الله تاسو گمراهی غواړي زه فقط تاسو هدایت نشم کوله نو عذاب راوستل خو ډیره لري خبره ده زما د الله تعالی د اراده سره زما اراده ټکر نشی راتله هو ربکم غ الله تعالی رب تاسو دی و الیه ترجعون و غی الله تعالی طرف ته تاسو واپس کول شي ام یقولون افترا دا ام یقولون افترا چې دا پمینس کې پدې کې دوه لغه دي قول لري د مفسرینو یا وای دا نوح علی السلام ته خپل قوم وی یا دا اوس پمینس کې د قران کریم طرز داده چې دعوه خو دا واقع خو یو مقصد د پار راوړي نو کله کله هغه مقصد ته په مینس کې اشاره وکي نو دا د نبی علی السلام په باره کې چې مشرکین مکه او کوم خبره کوله نو بیا دا هغه داغي جواب دی ام یقولون بلکې وای دا کافران افتراه د ځان نه جوړ کړي دا قران یا نوح علی السلام خپل واحد ځان نه جوړ کړي دا نو قل ورته وایا ان افتریته کچرته ما د ځان نه جوړ کړي نو فعلیا ما باندې وبال دی اجرامي د جرم کولو زما ما چې دا کم جرم کړی دی نو د دې وبال په ما راځي ما نه به الله تاسو کوي وانا بریئون خدا یاد ساتي چې هغه جرم په ما نه پتا سونه دی وانا بریئون او زه بیزار ما مما د اغنا تجرمون چې تاسو کوم جرمونه کوي تاسو د جرم نه زب خلاص او زما د جرم نه تاسو خلاص پروا ما کوي چې په ما دا کار کړی ما نه مال مال الله عذاب راکړي واوحي الى نوح اوس دوی عذاب غوښتو نو الله تعالی د عذاب دغه ورکړه فیصله وکړه نو فیصله چې وشوه نو الله تعالی وی چې طوفان برازي او د ابو طوفان برازي نو چې د ابو طوفان راځي لہذا دا غینه مخکې نوح علی السلام ته الله وی چې کیشته جوړه کا نو دا کیشته امر ورته وکړو و اوحی الی نوح او وحی وکړو چې نوح علی السلام ته سو وحی ورته وشو وی انه یقینا شان دار لن یؤمن من قومک هرگز ولی وی انک انتظرهم یا الله کتی پریک دی نو یذل عبادک نستا بندگان به گمراه کی ولا یلدو الا فاجرا کفارا او دوی نه پیدا کی نه زیږی بلکې یو فاجر او کافر ته نه پیدا کیږي دا ولی وی زکه چې دلته کې تعالی ویلو چې لا یؤمن من قومک الا من قد امن بس نور ایمان پکې څوک نه راوړي چې نه راوړي الله ورکه کا لا یؤمن من قومک الا من قد امن بی اعیننا په مخامخ زمونږ دستر زمونږ په سترګو باندې یعنی زمونږ په وړاندې جوړه کا دا اوله بیړی و چې په مخ تز مکه جوړې دا نو دا نوح علی السلام ته الله تعالی ورته سکړو وحی ورته کړو چې په دې دې طریقه باندې جوړه کا یعنی بی اعیننا مانم دا دا چې زمونږ په مخامخ یعنی به تعلیمنا مونږ چې څنګه تعلیم درکو چې داسې شکل جوړ کا داسې جوړ کا داسې جوړ کا پاغه شکل باندې جوړ کا بی اعجلنا په مخامخ زمون باندې و وحینا او په وحی زمونږه یعنی په تعلیم زمونږه ولا تخاطبنی او خبر مکو ما سرا فی الذین فباردا کسانو کی ظلمو تی ظالمان دی دا یعنی دا اوی په بارک خبر مکوا مطلب دا چې دا اوی بارک دا دعا مکو چې الله می عذابه انهم مغرقون یقینا دا غرق کړي شوی دی دای بر ډوبیږي دا غرق کړي شوی قوم دی ویسنع الفلک نو اوس د قوم استهزاء ويصنع الفلك او جوړول نوح عليه السلام بیړی وکلما مر او هر کله بچ تیر شو عليه په دین نوح عليه السلام باندې ملأ اغه غټان من قومه د قوم د نوح عليه السلام نه نسخروا منه توق به کولی د نوح عليه السلام سره نوح عليه السلام بلګیاو په دشت کې کیشته جوړی چې کیشته جوړولا نو چې دوی په تیرېدل نو حداسه کې پوښوي نو هغه بوته چې ردا کیشته جوړم نو دی به خخا پوښ سارا نجارن بعد ما کان نبیا اوس دنه ترکان جوړ شو مخکې پیغمبر وي پوښوي اوس د لرګي کار به شروع کړو دا ټوکې به کولی کله به ورته وی چې خدا کیشته سره پاره جوړه هغه به وی دا او دا وګو کې چلیږي دا خو نو بیا دا خلک د سین په غاړه جوړي کې په دشت کې جوړي دا ټوکې مو کې به کولی الله وی قال او ورته نوح علیہ السلام ان تسخروا منا که تاسو ټوکی کوي مونږ سره فإنا نسخر منکم نو یقینا مونږ به ټوکی کو تاسو پورې کما تسخرون لکه تاسو مونږ پورې ټوکی کوي دا د عذاب په ورځ به بیا پته لګي سید تاسو نن مونږ پورې ټوکی کوي سورته متففین کې براشي چې دا کافران مسلمانانو پورې خان دي نو چې خان دي نو پاورز د قیامت باندې به بیا مسلمانان دوی پورې خان دي نو دغه شان د عذاب پاورز وی فسوف فسوف تعلمون نو ذره تاسو به پوه شئ په انجام باندې د هغه چا یاتیه عذاب چې راضی پاغه باندې عذاب یخزیه داس عذاب چې شرمای بده او رسوا بکی ده و یحل علیه او او پوه بشئ په انجام د هغه چا چې نازلېږي په هغه باندې عذاب مقیم عذاب همیشه نو عذاب یقضی د دنیا عذاب شو او عذاب مقیم دائم عذاب د آخرت شو هغه بیا په همیشه حتی تر دې پوري الله وای دا کیشته جوړولا دا ترتیب را روان او تر دې تر دې راغې حتی تر دې پوري اذا جاء امرنا کله چراغ حکم د عذاب زمونږه وفارت تنور او جوش وهل تنور تنور څه شی دی نو تنور با دغه وای چې تنور چې کوم دنه بس دا تنور د قو د نوح علی السلام د کور تنور پوه شوې په هغه کې اوبر اوتی په هغه کې اوبر اوتی یا د قوم د ټول قوم د کورونو په تنورونو کې اوبر اوتی دا څه طرف ته اشاره و د عذاب اشاره و چې عذاب را روان دي ځکه چې د تنور نه اوبر اوتی چې په هغه ځای باندې ټول عمر اور بل شوی دی نو پته ولګی چې یاره بس نور اوبر زیاتیږي نو په دې طرف ته اشاره وا یا د ابن عباس نه یو بل قول رضی الله تعالی عنہ نه نقل دی چې تنور معنی دا د مخ د زمکه ځکه لانها تنور و تلوح ځکه چې دا مخامخ کاری او رڼا کوي نو د مخ په مخ د زمکه به دا شان دا وبره خټ کیږي چې بس دا را شروع شو نو ځان بچ کوي وفارت تنور قلنا نو ورته وی احمل فیها سوارک په دې بیړی کې من کل زوجین من کل زوجین اثنین د هر قسم دوو جوړو نه اے دو جوړې پکې هر یو شی ور واچوا ټول سیزنه د دنیا را جمع کین نه کم چې د تر را جمع کول ممکن یو دویم نمبر چې کم انسانانو ته ضرورت وي نو غوا او غوې کوچ کنا میګا او مج دا را جمع کوا او دا ورخه جوا نو دا سیزنه انسانانو دا څه خو وسرو خدای نه علاوه دا نور زناور ورخه جوا واهلک او کورنۍ خپل الا من مگر هغه څوک سبق علیه القول چې شوی د پاغي باندې فیصله د عذاب فیصله د عذاب ته مخکې شوی دا هغه څوک دی هغه د نوح علی السلام زوی پوښوي د نوح علی السلام زوی کنعان چې نو پاغه باندې فیصله د عذاب شي و دا رنګ د نوح علی السلام خدای چې واغم کافر و نو پاغي باندې فیصله د عذاب شي و ومن امن او د خپل کورنۍ نه غیر نور څوک چې ایمان پتا باندې راوړل هغه ورخه جوا وما امن معه او ایمان نو راوړې په ملګرتیا د نوح علی السلام کې الا قلیل مگر لګو خلقو لګون د خلقو هغه ایمان نه وړو وقال اركبوا فيها نو بس عذاب راغې اوس دا نور قصه چې کوم دنه هغه پکې دا کړه حذف کړه عذاب راغې او نوح علی السلام چې کوم د کیشته روانه کړه دماغ د په کلام کې نوح علی السلام کیشته ته وخاتو وقال او وقال اركبوا فيها نو نوح علی السلام یا الله وی اركبوا فيها سوار شي په دې کیشته کې بسم الله باستعانه اسم الله په مدد د نوم د الله تعالی باندې زئی ورخیږي بسم الله مجرها په وخت د روانې دود دی بیړی کې و مرساها په وخت د ادری دود دی بیړی کې یا بسم الله مجرها و مرساها مصدر میمی ده نو بسم الله د الله په نوم باندې مجرها روانې دل د دی بیړی دی و مرساها ادری دل د دی بیړی دی په دې باندې دا په ودریږي او د الله په نوم روانيږي نو دا ورخل دا دعا ده دا دعا چې کوم خصوصا د ابو سفر ته سره کوي نو بیا دا د سوارلې دعا ده اصل د سوارلې وخت دا ویل شي خو لیکن د ابو په سفر کې خصوصا بسم الله مجرها و مرساها فوشوي نو ان ربي یقینا رب زما چې لغفور الرحیم خامخا بخون کې مهربان دی اوس دا کیشته ته دوی ورخل او روانه شو وهي تجری اوس دا کلام کې ما تاسو ته وی کله په واقعات د قران کریم کې مقصود خدا نه کنا چې تا ته قصه ذکر کړي نو کله ته ترتیب پکې بدل کی هغه مخ کې راوستو کې ورستو مخ کې کی دغه کې خدا قوم هغه عذاب ذکر کړي نو ځکه هغه مخ کې کړه نور د نوح علی السلام چې د خپل زوی سره کما خبره شوې ده نو دا خبره مخ کې ده سیلاب راتونه مخ کې چې کله ورختل او باران شروع دی او اوبر روان دي نو ونا دا نوح قال نوح علیہ السلام ورته وی لا عاصم اليوم نشته دی بچ کیدون کې نن ورځي یا نشته دی بچ کون کې نن ورځي نو عاصم یا اسم فاعل دی او یا فاعل ذی کذا دی نو فاعل ذی کذا شي تامر او لابن نو بیا مطلب دا لا عاصم نشته دی بچ کیدو والا یا لا عاصم نشته دی بچ کول والا من امر الله د عذاب د الله نه الا من رحم مگر هغه څوک چې الله پر رحم وکي نن بد الله پر رحم بچکیږي نور په غره او غیره څخه بچکیدې نشي وحال بینهما الموج او میان ستراله د دې دواړو د نوح علی السلام او د دې دوی ترمنځ چپا فکان من المغرقین نو شاغه د دوی دن کنا زوی لاړو ډوب شو ها نو اوس چې ډوب شو کیشته خلاړه وقیلا نو چې کیشته ګرځیدا ګرځیدا سورته تقریبا دا په دې اوبو د سر د پاسه ګرځیدا نو بیا دا غي نه پس الله تعالی او به و چکړي وقيل يا ارض بلعي نو ویل شو دا الله تر طرف نظم کتا ایز مکی ابلعي ما اکی تیر کا او بخپل خپل او بو اگر را کاغا نظم کې نم او برا اوتی ورا کوټې دلې وي نو هغه او بزم کې راخ کلی و یا سما او ای اسمانا اقلعي بنشا وغيض الماء او کم کړي شو او بو غاز یغیظ کمیدل نو کمی شوی او بو وقضی الامر او فیصله شو حکم د الله تعالی په عذاب د قوم د نوح علی السلام فیصله شو حکم د الله په عذاب د نوح د قوم د نوح علی السلام او په بچ کېدو د نوح علی السلام باندې واستوت او برابر شو او درې د دا بیړی علی الجودی په جودی غر باندې جودی غر باندې دا بیړی چې کوم دنو التر دغه شو او بس او درې دا هغه غر ته اوس تکذیب د قوم او سشه ور سره عذاب په قوم باندې درې واړه دعوی سشه د الله تعبدو الا الله اوله دعوا وشوا دویمه دعوا په شجاعت سره دعوت چلوا نوح علی السلام نه نیم سو کال په بهادرۍ دعوت چلولیو او تسلی دا چې تاب الله بچکی قوم منکرین به عذابای الله تعالی لکه څنګه چې د نوح علی السلام قوم الله تعالی عذاب کړو درې وار دعوه سره ولګیدو اوس دا غینه پس د نوح علی السلام مکالمه د الله تعالی سره او دعا ده ونادا نوح او دعا وکړ نوح علی السلام आवाज وکړ نوح علی السلام ربه رب پلتا فقال نو وی وی ربي ای رب زما ان ابني من اهلي یقینا زما دا زوی چې ودا خو زما د کورنۍ نه د ما د کورنۍ نه و ان وعدک الحق او یقینا وعده ستاره اشتیا ده وعده څه ده هغه د ادب د وجنه نه ذکر کوي الله ورته وی چې بس تا به بچ کوم ستا کورنۍ او اهل به بچ کوم و ان وعدک الحق یقینا وعده ستاره اشتیا ده وانت احکم الحاکمین او ته بهتر فیصله فیصله کوونکو نه قال یا نوح الله ورته وی اے نوح انه یقینا دا زوی ستا چو دا بچی ستا لیس من اهلک دې ستا د کورنۍ نه نو و ان خا انه عمل یقینا انه عمل انه ذو عمل یقینا دې د داسې عمل کوونکو غیر صالحین چې هغه نو صالح نیک عمل نو فلا تسالنی نو پختنه مکو زمانہ ما دا هغه سبب بارکی لیس لک به علم چې نه تا سره په بار دا غي کې علم انی اعذک یقینا دمن کوم تا ان تکون من الجاهلین چې شی د نا په خلقنا قال نو وی نوح علی السلام رب ای رب زما انی اعوذ بک یقینا د پنا غواړم پتا سره ان اسالک د داسې سوال کولنا ما د هغه سوال لیس لی به علم چې نه ما ته پاره باندې علم و الا تغفر لی او کتب خناونه کې ما ته وترحمنی او ته په ما رحمونه کی اکم من الخاسرین نو شم بدر تاوانیانو نا قیل یا نوح نو ویل شو اے نوح اهبط کوشا بسلام په حفاظت سره من نا زمون له طرفنا وبرکات نو په برکتونو سره علیک پتا باندې وعلى امم او فاغ نور ډل باندې تولد من معک چې پیدا کول بشي دا هغه چانه چې استاد سره ملګری دي ستاره دی ملګرو نو بیا سکیږي دین او بیا الله پاک اولاد پیدا کوي و امم او نور ډلې وي سنمتعهم درج مون باغی ته سامان ورکو او فائدہ به ورکو ثم یمسهم منا عذاب الیم بیا برسیږي غوی ته زمونږ طرف نه عذاب دردونکې دا تر دې پورې د نوح علی السلام واقعا وا وغتیر شو او درو دعوو سره دغه تعلق شو په دې اخیره کې یو سوال دی دلته یو خبره ده اهل زیغ او اهل باطل خلق چې دي کنه هغه یو ځای ځان لګوري او دا هغه ځای نه اعتراض جوړي دې ځای کې مودودی لیکلي دي په تفهیم القرآن ټول ته غتیس دي په خوا پکې وو په دې ځای کې لیکلي دي وای نوح علی السلام د خپل کافر زوی لپاره دعا وکړه دا وی په لاغه خپل هغه قومي او هغه عصبي جاهلیت ته وی غالب شو عصبي جاهلیت پیغمبر دې پوچ کنا داغه پشان کې دومره ګستاخانه نازیبا الفاظ ویل دا د ضلالت او د گمراهی علامه ښه انبیاء علیهم السلام چې دی هغه ذات خبره نه کوي دی دا کې نوح علیه السلام ولې د خپل کافر زوی ته د مبارک د الله نه پښتنه وکړه جواب ګور خبره دادا الله تعالی نوح علی السلام ته ویلو زبستا کور نه بچوم نوح علی السلام د دې زوی باره کې پښتنه زکه وکړه چې نوح علی السلام ته پته نه و چې دا کافر دی ګوره دا الفاظ وکانه فی معزلن د پډړه باندې وو دا پډړه چې وو د منافقو دا کافر نه په خلی باندې نوح علی السلام ته پته نه و چې دا څه دا کافر دی په خلی نه ویلو په ځړه کې منافق نوح علی السلام ته پته نه واغ ورته دعا وکړه نو هغه چې کله دې تباشو او په دغه شو په طوفان کې ډوب شو نو د الله نه پښتنه وکړه چې الله تعالی ما ته ویل استا کور نه نه تبا کوم دا سړی څنګه ما غرق شو چې الله ورته وی وی ان ان انه ليس من اهلك دا ستاره اهل نه نو اهل نه څنګه نو بچي خو وو پوه شي په دې دا کې یو بل قولم بعد مفرد تفاسیر کې بتا سو ویني چې دا ستاسو اهل نه نو یعنی دا مطلب ستا بچی نو نعوذ بالله دا غلطه خبره ده نه نه دا بالکل وو د انبیاء علیهم السلام خزه کافر کې دي شي خو بدکار نشي کېده خدای یاد ساتي بدکار نشي کېده ها ها ها منافق دی منافق دی کدا سره عقیدوي منافق وي کنه ګوره یو خو عملی منافقان دي عملی منافقان خو موږ او تاسو الله دې ټول راته بخنه او ټول کې داسې پات شتا او که عقیدوي منافق نه فائدہ وته نه ورته او هیڅ فائدہ نه ورته ځکه چې عقیدوي منافق کافر نه نو دا خبره ده چې نوح علیه السلام چې وی انه ليس من اهلك ان دو نوح عليه السلام ته پته نه و چې دا کافر دی خو شو کنه او دا انه ليس من اهلك ورته الله وی چې دا ستاسو اهل نه نو یعنی دا مسلمان نو دا انبیاء علیهم السلام اهل هغه چې هغه مسلمانان دي انه عمل غیر صالح دا د بد عمل کوونکی یعنی کافر دې په زړه کې کافرو خو په ښکارا باندې تا ته مسلمانو نو په دې کې صحیح اعتراض چې نوح علی السلام ته پته نه واغوي چې مسلمان دی هغه ځکه دعا دعا وکړه ځکه دا پښتنه وکړه الله ته ورته وای چې فلا تسالنی ما ليس لك به علم تا ته پته نشته دی نو څنګه ته پته نشته دی پته دا چې مطلب تا تر دې ایمان پته نه وا انی اعذک ان تکون من الجاهلین دا تا من کوم د دې خبر نه چې نه پوه نه نشي په ځان په دې پوهه کې دا سړی سو کافرو په ځړه کې دا مسلمان نو قال ربي اني اعوذ بك ان اسالك نو ډایرک دغه فورا وی چې الله د پناه غواړم چې د بی علم سوال وکم اوس دې ته بیا دا خبره کوي چې نه دا نوح علی السلام ګناه کړو ولې ذکر رست پسې وای چې وا الا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين کما ته تبخنه ونکي کما باندې رحم ونکي ما تاسو ته پاغه کې قاعده ویلې وا چې یو مونږ او تاسو مغفرت غواړو مونږ او تاسو مغفرت غواړو مونږ ګناه کړی مغفرت غواړو یو پیغمبران غواړي پیغمبران دا د عبادت په تور باندې غواړي هغه ته الله مغفرت کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله فرماینا چې فسبح بحمد ربک واستغفره ها الله پاکي بیانوا حمد بیانوا او بخنه غواړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سچې بخنه غواړي خو ګناه نه کړي دغه استغفار هغه ته نور فائدہ ورکړي درجات وسره اوچتيږي نو دا هغه د پاره چې کوم درنه دا کیږي نو دا بهر حال یو غلطه خبره چې پدې دا کې بعض خلکو علي زه خلکو نیولې دا نو دا هغه وضاحت مې ته کولو تلک من انباء الغیب اوس دا هغه نه ورسته چې کله ورته واقع بیان کړ د نوح علی السلام نو په هغه واقع باندې یو بل تفریم کوي دا درې فائدې خو ته معلومه معلومه شوي سلورمه فائدہ په دی واقع کې صدا هغه دار چې اثبات د رسالت ته وشو صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راکاره شو ځکه چې دا واقع بل چاته نه معلومه نه يهودو ته معلومه او د نوح علیه السلام واقع نه معلومه نه نصاراو ته معلومه وا او نه مشرکین مکه عربو ته معلومه وا نو ځکه ورته الله وی تلک من انباء الغیب دا قصه چې وا من انباء الغیب دا دغه پټو خبرونو نه وا دا خبر پټو د ټول قومونو نه پټو نوحیها الیک مونږه وحی کو تا تا مونږه تا تا وحی وکړو دا تا تا په وحی معلوم شو نو چې دومره پټ خبر تا تا معلوم شو معلوم شو چې یاره دا مخلوق کې چاته نو معلوم دا د الله تر طرف نه راغی چې د الله تعالی تر طرف نه راغی نو تا تا وحی کیږي ته پیغمبري ته رسول د الله ما كنت تعلمها نو ته پویا په دی واقع باندې انت تو ولا قومک او نه دا قوم ستا مکی والا من قبل هذا مکر دینا فاصبر نو صبر کوا کما صبر نوح لکه څنګه چې نوح علی السلام صبر کړو ګره تشجیع علی التبلیغ هغه اخره کې بیا راوړه کلک شپ دې خپل موقف باندې ان العاقبه للمتقین یقینا اخرنه انجام متقیان لره دې تسلی درې ما دعوه پکراله نو درې واړه دعوی د تاخیره کې بیا څه کړې هغه طرف ته بیا اشاره وکړه و الى عاد نخاهم هودا اوس دا بل واقع مارته دی وو پیغمبرانو دوی مواقع شروع شو دوی مواقع د هود علیه السلام دا او تاریخ من ته بیان کړو چې دا د نوح علیه السلام نه پس یو 1500 کال بعد چې کوم دنو بیا هود علیه السلام راغی دا د عاد قبیله وا هغه تراغلو نو دا هغه واقع ذکر کړي اول داغه دعوت ذکر کړي بیا دا غي نه پس کوم دی نو هغه دفع د وهم کوي او شان د نبوت ذکر کوي دا غي نه ورستو چې کوم دی بیا قوم ته د دعوت انداز بدلی په بل انداز تفصیلی دعوت وته ذکر کوي بیا دا غي نه ورستو د قوم مخالفت دی په دوو آیاتونو کې او د نوح علیه السلام جواب ورکړي دا غي بیا ورپسې په دوو آیاتونو کې دا غین اورستو بیا د نوح علیه صلوات و سلام هغه د دعوت خلاصه ورته ذکر کی او تخویف ورته ورکی چې الله به عذاب در باندې راولي بیا دا غین اورست په قوم باندې سره د عذاب راتلل دی دا غی تفصیل دی د نوح علیه السلام دعوت سو د توحید دعوت نو اول دعوی د صورت ترو لګیدو الله تعبدو الا الله بیا د نوح علیه داوود علیه السلام داوود علیه السلام بیا کلک په دې دعوت باندې شجاعت او بهادری وانت دغه تکلک شه او تسلی ورکړي چې خیر دی کداغه قوم کستا څوک نه مني دا تر نور پیغمبرانو داوود علی السلام قوم هم داغه نو منلی و الی عاد نخاهم هودا او عادیانو تمون را لګلو د دوی رور هود علی السلام رور او قومي رور او ماته سویلو پیغمبر په امت کې مثال د مشر روري قال وی وی یا قوم ای قوم زما اعبد الله بندگی خاص کوي الله لرا مالک نشتر تاسو لرا من الہ سوک معبود غیره غیر د الله تعالی نه نو هغه ویل د مونږ د خدایان چې دي نو جواب ورکړي ان انتم نه تاسو الا مفترون مگر د ځان نه دروغ جوړونکي دا تاسو دروغ جوړ کړی چې نور پیغمبران مردا کړی دي چې دعوت ورکړو اوس پس شان رسالت د رسول بخپل شان وای چې زه سره پار راغلم زه ګورم ته چانه روپۍ نه غواړم یا قوم ای قوم زما لا اسالکم علیه اجرا نه غواړم در تاسو نه پدی بیان باندې سمزدوری ان اجریا نه د مزدوری زما الا علی الذی مگر پاغه ذات باندې دا فطرنی چې دی اول پیدا کړم چې زه اول پیدا کړم ما ته رزق غرا کوي زما بل مزدوری ته ضرورت نشته دی افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ دا عقل نکار نه اخلي چې هغه خالق ذات نه منئ و یا قوم ای قوم زما استغفروا ربکم بخنه غواړی د خپل ربنا ثم توبو الیه بیا توبه او باسه الله تا نو پتیر باندې بخنه او په آینده کې بیا ایمان طرف ترازی یرسل السماء نو راو بلیږي پتا تو باندې دبرنا علیکم پتا تو باندې مدرارن باران وخت په وخت باندې وخت په وخت په در باندې بارانونه شروع شي و یزيدکم قوتا الی قوتکم او زیات پکې تاسو لره قوت سره د دې بل قوت نه اے مکه نه تاسو قوی په بدنونو کې خو په دغه زباده کې د دوی د پیغمبر تکذیب وکړو الله تعالی د دوی اولاد بن کو نسل ختم شو چې نسل بند شو الله نوح علیہ السلام ورته وی او الله بدر له قوت در کی نسل بدر له زیات کی هو ولا تتولوا مجرمین مگر دی تاسو مجرمان نو نبی له دام پکار وی داعی له دام پکار چې د خپل دعوت فواید بیان کی نو د خپل دعوت دو فائدې بیان کړی یو بدر باندې الله وقت وقت باران را لیږي یعنی آبادی بدر باندې راشي او دویمه وجدا دا چې الله تعالی به کوم دستا قوت کې اضافه راولي قالو نو دوی ورته وی تا د وینا په وجه مونږ د خدایان ته تفرید وي دا دویم دغه شو و ما نحنو لک بمؤمنین او نو یو مونږ پتا باندې ایمان راوړونکي یا نو یو مونږ ستا په خبره باندې اعتماد کوونکي ستا په خبره د مونږ یقین ناراضي ان نقولو نو د اسلام مته د چې راځم را بیان کوم وی مونږ خو ستا بار کې یو خبره کوو ان نقولو مونږ نه وایو مونږ نه وایو الا مگر دا خبره کو اعتراک بعض الہتنا بسو چې رسیدلی دي تا تا بعض آلیتنا بعض خدایان زمونږه بسو ان په تکلیف سره څه مطلب مطلب دا دی چې زمون خدایانو پس ته بدر دوای نو زمون بعض خدایانو ته لیونه کړه ستا دماغ خراب دی دا غي د وجنه ستا په دماغ باندې اثر شوی دی نو قال هود علیہ السلام ورته جواب ورکړو دا سلور وجه دیم ذکر کړي انکار د پاره وی یو دی واضح ثبوت نشته یو ستا په خبره مون خدایان نه پریدو بل ستا په خبرم اعتماد نشته دی بل تلی ونه نو چې دا خبره وکړي نو نوح علیه هود علیه السلام ورته وی قال ورته وی هود علیه السلام انی اشهد الله یقینا ز الله گواکم واشهدوا تاسو هم گواه اوسیږئ انی بری اون چې د بیزارم مما دا خدایانو نه تشریکون چې تاسو شریکوي د الله سره تاسو ما دا غینه یې راوي چې تیلې ونه کړې یا څه شي څه شي زته بیزار تاسو په گواو تیږي زما کې څه کولې شو دي کی من دونه غیر د الله نه فکی دونی جميعا چل ول جوړ کای ماتا ثم لا تنذرون بیا ماته انتظار مکوي لاس مخلاص تور متیرا سره د خدایانو چې څه کولې شي ماته یو منټ یو سکند انتظار نه کوي چې څه کولې شي وی کوي دا شجاعت نوح علی السلام ولتنا یریږي ته دینه وی انی توکلت علی الله زکه ما ځان سپارل لپ الله باندې ربی چې زما رب دې و ربکم او استاد رب دې ما من دابت نشته دې یو زنده سر الا هو اخذ بناسیتها مگر الله تعالی رانیون کړي بناسیتها پټی کړي دا غی باندې اے دلته کې هغه خلک هغه وخت څه پری کی دا سره پری دي کنه په دې ځای باندې هغه ته ناسیه ویل کیږي الله تعالی دا غی نه نیولې هر مخلوق مطلب دا دی ټول د الله په اختیار کې دي څوک د الله د اختیاراتو نه بهر نشي وته د زکه د بل چانه نه ډارېږم بغیر د الله نه ان ربي یقینا رب زما چې ده علی صراط مستقیم پلار نه غبان دي څه مطلب تاسو په نه غلار را دی د الله سره به ملاو شي بے ځای خبره چې کوم دی هغه مکوي فان تولوا نو کدی مخواړو فإن تولوا كتاس مخوالو نوح نوح عليه السلام ورتوي فقد ابلغتكم نو یقینا رسول دې ما تاسو ته ما هغه پیغام ارسلت به چې په کوم پیغام سره لګل شوی وم الیکم تاسو ته ما تاسو ته پیغام درو رسو نور خوخ تاسو لکه معنی وی معنی کني معنی می معنی ويستخلف ربي قوما غيركم او ويستخلف او رست براولي خلیفہ بکی رست براولي رب دی رب زما قوما بل قوم غیرکم غیر استاسنا ولا تضرونه او تاسو ضرر نشي رسول تکلیف نشي رسول الله تعالی تا بخپل کفر او شرک سره شي ان هیڅ قسم ضرر ان ربي على كل شيء حفيظ یقینا رب زما ته د هر یو چیز حفاظت کوونکې دی ولما جاء امرنا واستفصل د عذاب د قوم هر کله چراغه امرنا حکم د عذاب زمونږه په قوم د عادیانو باندې نو نجینا هودن بچ کوم هود علیہ السلام والذین کسان امنو چې ایمان راوړو معه په مل ګرځیا دنو هود علیہ السلام کې برحمت منا په خپل خاص رحمت سره د خپل طرفنا اے په خاص رحمت سره د خپل طرفنا الله وی دا زما پر رحم بچو ونجیناهم من عذاب غلیظ او بچ مو کله غوی د عذاب حسخنا نو دغه لوی نجیناهودن بیا وی نجیناهم من عذاب غلیظ دا دوه واره ولې وای یو ځل مطلب دا ده په دنیا کې یو ځل په آخرت کې په دنیا کې هم بچ په آخرت کې هم بچ یا دا چې په اول ځل باندې مې بچ کو د دې قوم د تکلیف نه قوم ورته هیڅ تکلیف نه شو رسوله او بیا مې بچ کو د قوم د عذاب نه چې په قوم باندې عذاب راغی دې مې بچ کو وتلک عاد او دغه عادیانو تلک ها دغه عادیان وعاد قبیلی طرف ته اشاره ده نو قبیله مؤنث ته ځکه تل کا راوړو او تل کې ځکه هم راوړو د مؤنث صيغه ځکه هم راوړه چې دې کې اشاره کوي چې دا اصل خزه وي اسم نشو کوله وتلک عاد دا تذلیل کوي او دغه عادیانو جحدوا بیاات ربهم چې انکار کړو د آیاتونو در خپلنا وعصوا رسله نا فرمانی کړو د پیغمبرانو خپل د الله د الله د پیغمبرانو دغه کړي و نافرمانی نو دوی ته خو یو پیغمبر راغلی و خو د یو پیغمبر نه انکار د ټول نه انکار دی وتبعوا امر کل جبار عنید او دوی تابع شوی امر کل جبار د دین د هر د دین او د حکم د هر جبار سرکشه خو شکنه جبار هغه سړی وی چې هیڅ قانون ته سر نه کټه کوي عنید عنادی زدی د هر زدی په روانو هر جابر او سرکشه سړی په روانو پیغمبر نه منو و اتبعوا فی هذه الدنيا لعنتا او پر لپس اولیګل شو دوی پس فی هذه الدنيا په دې دنیا کې لعنتا لعنت خو چې څوک مرادی وي عادیان دا خنزیران کافر خو چې الله دې په لعنتونه وکي نو هر څوک پس وي و یوم القیامت او پرز د قیامت باندې په دې بلانت وي الا خبر شي ان عادن یقینا عادیان چې کفروا ربهم دوی انکار کړو د خپل ربنا الا خبر شي بعدا لعاد نو لریواله دې د رحمت د الله نه عادیانو د پاره قوم هود کم عادیان قوم د هود علیہ السلام دا یو سره ذکر ذکر کړو چې الته کې عادیانو اطلاق کړه په سمودیانو باندې کیږي نو ځکه یو سره سوې چې قوم هود نه هغه عادیان چې قوم قوم د چاو د هود علیہ السلام نو په دې واقعیا کې هم دعوت د هود علیہ السلام انکار د قوم په سلورو طریقو سره بیا د هود علیہ السلام جواب بیا دا غینه پس په قوم باندې عذاب دری واړه داوی پکې ثابت شوی عزا و الی ثمود اخاهم صالحا دا واقعیا تاسو سم ویلی په سورته اعراف کې ځکه په تیز ورځي و الی ثمود اخاهم صالحا او را لګلو موږ سمودیان وتا سمودیان دا بیا بل قبیله ودا مرته ویلو پوښوي او دا په مدائن صالح کې د تبوک نه دی خو د مدینه او تبوک ترمن د پدغه علاقه پاتې کیدل وایلا سمودا او سمودیان ته مرا لګلو اخا هم رور د دوی صالحان صالح علی السلام قال او صالح علی السلام خو انشاکم ای انشا امادتکم تاسو ماده د زمکه نه راغسته دا یا دا د انشاکم من الارض تاسو پیدا کړی من وای په ماره د فی سره دی انشاکم فی الارض پزما کې پیدا پیدا کړی واستعمرکم فیها او تاسو آباد کړی په دې زمکه کې یو ماره دا دا یو ماره دا چې واستعمرکم فیها تاسو عمر درکړی دی فیها پدې زمکه کې ثم توبو خافتغفرو نو بخنه غواړی د الله نه پدې تیر کفر او شرک باندې ثم توبو الی بیا تا راضی شي الله تعالی تا په ایمان سره ان ربی یقینا رب زما چې دې قریب اغه نږدې دې نږدې دې کما یلیق بشانه تعالی اغه دعا قبلې مجیب او قبلون کې دعا غانو دې نو چې دا دعوت صالح علیہ السلام ورکو نو د قوم بیا انکار دی د قوم انکار د قوم سوی قالو دی وی یا صالح او ای صالحا قد كنت فينا مرجوا یقینا وی ته فمن کی مرجوا امید ساتل شوی ای تان خو د مونږ ډیر امید نو صالح دا تا پس شروع وکړه ته خو په ګډ وډ صرف نعوذ بالله من ذلک لکه سړی چاته وی د مونږ کوستان ډیر امید خا قبل هذا مخکره دینا اتنهانا آیا تمنه کې مونږه ان نعبد د عبادت کول زمونږ نه ما د هغه معبودانو یعبد آباؤنا چې زمونږ پلارانو عبادت کولو اے زمونږ د پلار نیکه د لارې نه تمنه کې د پلار نیکه د دین او د رسم او د رواج او طریقې نه منه کې نه و اننا لفی شک او یقینا مونږ په شک یو مما د هغه توحید نه تدعونا الیه چې تمونږ را بلی هغه توحید ته مریبن فق شک زمونږ خو ډیر سخت شک چې ستا په دې مسله کې دا مونږ د سره منلو ته تیار نه یو ته مونږ ته معجزه رااله چې زمونږ شک ختم شي قال یا قومي وی ورته صالح علی السلام ای قوم زما ارایتم آیا خبر را کی ما ته یا فکر کړل تاسو ان كنت علی بینه کچرته وم ز په واضح دلیل مر ربی طرف در خپلنا واتانی او راکړی ما ته الله تعالی منه د خپل طرف نه رحمتن رحمت رحمت راکړی نبوت را تراکړی بیا هم تاسو ما نه منئ او تاسو ها نو تاسو زه په ښکارا دلیل باندې او بیا دا غینه پسم تاسو ما ته وایي چې نه ته دا بیان فریق دا فمن ينصرني من الله نو څوک به بچ کئ ما دا الله نه ان عصیته کما دا نا فرمانی وکړه نا فرمانی دا کما دا دعوت توحید پرې خو دو نو ما به څوک بچ کئ فما تزيدونني نو نه زیاتوي تاسو ما لرا پدی وینا سره چې تاسو ما ته دا خبره کوي چې دا فریق دا تاسو نه زیاتوي مال را غیر تقصیر غیر د تاوان نه بل شي نور تر تاوان را زیاتوي دا خو تاوان دی چې دا بیان پرېږدم یو مان دادا یا دیو مان دادا فما تزیدوننی تاسو نه زیاتوي مال را په دې خپل کفر او شرک سره چې تاسو کفر او شرک کوي نو نه زیاتوي مال را علم غیر تقصیر غیر د بل سبانه نه زیاتوي غیر تقصیر بغیر تاوان نه د تاوان نه بغیر زما تاسو باندې اس علم نشته دی خو صرف دا وینم چې ورځ تر بل تاوان تر روان یی و یا قوم ای قوم زما نو دوی ته مطلب د معجزې وکړو ال تسوت عراق کې تل شو هغه ورته او خدای الله تعالی د طرف نه په معجزه کې راوستا و یا قوم ای قوم زما هذه ناقۃ الله دا او خدای الله تعالی دا لکم آیتن او تاسو د پارا دلیل د نبوت زما باندې چې د پیغمبر اندامي دلیل دی فذروها نو پریک دی دا اوخه تاکل فی ارض الله چې خوراک کوي پزما کړه الله تعالی کې ولا تمسوها بسوء او مرا سوي دي ته تکلیف فیاخذکم ته تکلیف مور سولو نو وبني سي تاسو لرا عذاب قریب عذاب نږدې نو فعقروها نو دوی زخمی کلاغوخه امه ته ویل خدار ابن صالح هغه ظالم بدمعش را پاسې دو هغه د امر کړه فقال نو وی ورته الله ته وی ورته صالح علی السلام تمتعوا اسیږي تاسو فی دارکم پکور خپل کې ثلاثه ایام اندری ورځې ذالک وعد غیر مکذوب دا وعده دا خو نه د دروغ جن کړی شوی تاسو ګورئ دا رښتیا وعده دا اوس په دربانې عذاب راشي فلما جاء امرنا نو هر کله چراغ عذاب زمونږه نجینا صالحا نو بچ کومږه صالح والذین کسان امنو چې ایمان راوړو معه په ملګرتیا د صالح علی السلام کې برحمت په خپل رحمت سره مننا د خپل طرفنا ومن خزي يوم اذ او بت مکرل دوی دا شرمندګي دوره دینا شرمندګي دوره دغه عذاب او دغه دا نجینا دغه اول دل چې بچ کېدل د ما تاسو ته وي هغه د قوم د دغه نه تکلیف ورته ور نکړې شو ان ربک یقینا رب تاسو دی والقوی اک مضبوط ته او العزیز وغزور ور دی داغه فیصله سوک نشي واپس کوله واخذ الذين نو اونی ولو هغه کسان لره ظلمو چې ظالمانو استیحتو یو تیز چغی فاصبحوا نو وګرځیدل دوی په دیارین په کورونو خپل کې جاتمین په مخه پراتو اے یو چغه په جبرئیل علیہ السلام والا بس ټول په ځای باندې مړ شو ها بس په مخ پر مخه ځان په مخ باندې پراتو دا عذاب چې کوم دنو هغه په لراغی خا کعلم یغنو فیها څنګه مړ شو څنګه ختم شو کعلم یغنو فیها گویا کې دوی نو دی رشی په دې کورونو کې تا به نه کدی په دې کورونو کې دی راو الا خبر ته ان ثمود کفروا ربهم یقینا ثمودیانو انکار کو د خپل ربنا نو الا خبر شي بعدا لثمود پوښوي الا خبر شي بعدا لرواله دې ثمود د پاره د ثمودیانو د رحمت د الله نه دا د الله د رحمت نه ډیر لري خلک دي دا تباہ او برباد شو نو دای د دوی هغه درې خبرې په دې کې مراله ښا ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى اوس بل واقعه ته ذکر کړي خدا واقعه چې دا نو دا د صورت د هغه درې او دعوو سره نه لګي بلکې دا د بل دعوی سره دعوه دعوی کې لګي د تاو توحید د دعوی سره خرد د شرک فی العلم کوي چې د الله نه بغیر بل چا سره علم غیب نشته وګورا ابراهيم عليه صلوات و سلام ملمانه ور ترال فرشتي وي کده سره علم غيب وي خو فرشتي خو خوراک نه کوي د ورته تیارې نه کولو لیکن ابراهيم عليه السلام غریب ته پته نه وا هغه ورته سوکلو هغه ورته هغه غسکه لال کو ورته کړو ورته راي ورته هغه نه خوړو نو دا دغه ته ذکر کوي په دې کې دا دوه واقعات اصل کې ذکر دي یو د لوط عليه السلام واقعا هغه سره علم غيب نه د د سره علم غیب د یو پیغمبر د مخلوق کې د چا سره علم غیب نشته دا مطلب ذکر کړي او دې کې با اول د فرشتو راتلل دی ابراهیم علی السلام ته او بیا د اغینا پس د ابراهیم علی السلام مل مستیا دا غوی لراغي هغه مل مستیا نه کوي نه خوري نو د اغینا پس د ابراهیم علی السلام دا غوینا هغه ویره دا بیا دا غوی هغه تسلی دا بیا ابراهیم علی السلام ته د بچی زیر ور کوي خو ورته بیا مقصودی کار بیانای چې مونږ ور راغلی اصل کې د لوط علی السلام د قوم عذاب لراغلی نو هغه ورته بیا د لوط علی السلام د قوم په باره کې خبره کوي او ته ته دې کې خبره مکه او بس هغه ته مونږ ته پته ده هغه به الله تعالی بچ کوي لوط علی السلام نور قوم عذابیږي دا هغه نه پس بیا لوط علی السلام ته ځخه نو دا ول واقعا ولقد جاءت او یقینا راغلی رسولنا رسولان زمونږه قاصدان زمونږه ابراهیم ابراهیم علی السلام ته بل بشرا فزیری سرا زیر سو نو هغه زیر د بچیو د اسحاق علی السلام یا بعد وی زیر چکم ده بل بشرا هغه زیر د قوم د لوط علی السلام د تبعی زیرو خا قالو نو دی وی سلامن سلامن چرالن نو سلمنا علیک سلاما دا عذاب دی چې ملما راشي کنه پوه شي نو ته په اول غاګ نه کې چې ته تر دې دا نه وای آیه په خیر سره مشه او دې دا نه او د پښتانه خو بیا دلل نه وته او د زیاړ کنځل مو کی و دا لچر ته بیا څنګه چل نو دا قصې مکوا هغه به اول سلام کوي راتلون کې هغه دی نو سلامن هغه وی سلام سلمنا علیک سلاما مونږ پتا باندې سلام وایو قال سلام نو ابراهيم عليه السلام وی سلام یعنی سلام علیکم ابراهيم عليه السلام دا غي نه خسته جواب ورکړ ځکه چې هغه جمله فعلیه استعمال کړه د جمله اسمیه استعمال کا وی سلام علیکم سلام دی پتا سو باندې فمال بسا نو وخت نو تیر شوه ان جاء چراتل چرای وړو بعجل حنید هغه خې غسکه ریت کړه شوه یو کور ته لاړو فورن چې کوم دنو ملما له څوکلو فما لبسا وخت کې تیر نو ښا دا د ملما هغه آدابم په دې دغه کې ډیر بیا صورت ازاریات کې تراش چلته به تفصیلا کا خیر بیانو الته بیا ډیر راغلي دي نو د ملما په آدابو کې مدار چاول سلام وکړو د راتلو سره بیا فورن ورته څه تنظیم کوا نه دانا چلکا څنګه چې د ملما چای بشین ته کتور نه غوي نیس کم د سره پوه شئ بیا چې کوم دنو ملما سره شروع کی د ملما مخ کې خبرې شروع کې یا پلانیا ته ورته کنه کول کې چای وای هغه قسم دې نس کم کې نه ولا ورو کې پوه نه په خپل باندې غلې پاس حالت براج صورت زاریات کې فراغ الی اهله ابراهیم علی السلام په خپل را پاسې دو او غلې غلې راغې پټ پټ راغې چې دا ملمانه را باندې پوه نشي نو فجاء بعجل سمین نو دو ورته بیا په کور کې اوم ګوره چې مطلب دا دی چې د خسي وخت کېدو دا نه به وته نه پدان قرضې مرا خو چې وس د کېدو نه بیا دام نه چې وس د کېږي او تا بیا صحابه د راخستې ورته وایي چې یاره څه یاره څه تیار یغه د یاري نه نو څه تیار یغه د یاري خو کله کله چې څه یار یغه د تیاري نو دا څه دی فماله بسا وخت تیر نه کو ان جاء چرات لیو کل بعجز حنیف باغ سری کړي شوی باندې فلم ما را نو هر کله چې ولید ابراهیم علی السلام ایدیهم لاسونه د فرشتو لا تصل الیه چې نه رسیدل دی خوراک ته اے دی خوراک ته نه رسیدل دا نه چې لندو هغه ګوت نه وروړي ها ګوت نه وروړي چې نه وروړي نکره هم نو ناشنا و غن ابراهيم عليه السلام دوی لرا فاو اوجس منهم خيفه او پټ کړه دی ابراهيم عليه السلام منهم د دې فرشتو نه خيفتن ير پزړه کې پزړه کې ير رااله نو چې یره پراله نو قالو هغه ته پوه شو ویلا تخف یریګه ما پوه شو کنه هغه ته څنګه پته ولګی چې بیا را پیراله نو دا هغه ته کوم علم غیب نشته دا بس نور ته زاریات کې بیا راشي اول خود په ګړه کې یاره پټه کړه دا غین پس ورته ښکارا کړه وی ان منکم وجلون یقینا مونږ کور تاسو نه ډاریدون کی مونږ کور نه وډار شو څنګه وی تاسو خوراک نه کوي تاغه زمانہ کې طریقه دا وا خلق نمک حلال او کنه نو چې څوک بلاړو چا خواته او مړی به وسره نه خوړه مطلب بداو چې یاره دې نقصان لراغله دي دشمن دې دا سړی او کمالای به سره خوړه بس بیا د نمک خوړل او بیا د نقصان نه ورکول او خو کیسه ولټه شو چې وی خوړه د سره ډارې غتنه نو هغه تو قالو نو دی وی لا تخف وی ډارې غما ان ارسلنا یقینا مونږ را لګلی شو یو الی قوم لوط قوم د لوط علی السلام ته سورت زاریات کې بیا د قصې تفصیل راځي نو الته کې لا هغه ته وایي سورت حجر کې براشي لا توجل نو ته وایي چې دوی ته چې ان منکم مجلون هغه ته لا توجل مونږ دنا ډاری کو هوته مډاری کا خو شوي سورت زاریات کې بیا راشي چې دوی وتا لوط علیہ السلام او ابراهیم علیہ السلام ته زیره ورکړو نو چې زیره ورکړو نو د زیره نورست ته هغه تاسو کړو چې خزیر له قدم رګان کسان ناراضي ما خطبکم ایها المرسلون صد شان تاسو غټ کاروم سره صد غټ پروګراموم سره هغه ورته وین نا ورسلنا الی قوم لوط مونږ د لوط علی السلام قوم تاسو کرا غلیو د دې دلته کرا ګوت شو په لار کې تاسو راغلی خا نو ان ورسلنا الی قوم لوط و امراته قائمه او خدای ابراهیم علی السلام ساره رضی الله تعالی عنها وداخه دا ولاړه وا نو چې ولاړه وا نو فضحکت ولې را دې خوښه د سړو مخ ته خاندل سړو مخ ته نه هغه خبره اورېدې هغه ته پته چې فرشتي دي ملائک راغلي دي نو ملائک نه خو څوک پردې نه کوي بیا نو بیا راخاره شو نو چې دوی ورته هغه او بیا به ال ترازی چې هغه ته زیر ورکړو دلته کې ابراهيم عليه السلام ته ورکړو دا داس چل شوی دی قصه کې به ترتیب داسې هلته بیرته بیا خیر تفصیلا بیان کوم قصه کې به ترتیب داسې چې اول دوی زیر ورکو ابراهیم علی السلام ته چې زیر ورکو نو هغه را بار شو نو هغه فاقبلت امراته فی سره فسکت وجهها نو هغه د مخوالو مخوال دا نو چې مخ مخ ټکول خو هغه د خود هغه طریقه ده کنه داسې په هغه تعجب کې دا چلو کی نو چې دا چلو کو وقالت عجوز عقیم زه کو ګډه یې مشان دی پوه شي زما به څنګه بچي بچي به چای دی بل قضا کوي ته سبا کیږي هغه وته هغه دې ته زیر ورکو نه ستانه دی پوه شي ستانه دی نو اول ځل زیر ابراهيم عليه السلام ته بیا غي ته شو فضحکت نو دی او خاندل فبشرناها فضحکت ما وی خاندل د دې عجیب تعجب وکړو یا داوا دغه کې بازو معنا دا کړه فضحکت فحاضت پوه شي فحاضت دا دغه وخت نه بیماری رااله ابو عبید په دی باندې رد کړی دی خو ابن الانباری بیا په ابو عبید رد کړی چې نه دا کیږي زه په معنا د حیث راضی پاره وای کی ها فبشرناها نذیر ورک مونږ دیتا به اسحاق په اسحاق علی السلام باندې چې الله تعالی اسحاق علی السلام درکې د مخ کې نوم چې کوم پنځو پیغمبرانو پای کې یو دی و من ورا اسحاق او بیا ورسته د اسحاق نه یعقوب یعقوب علی السلام بای د اسحاق علی السلام بچی بیا یعقوب علی السلام دې کې دوه درې زیر رالل یو زیر دار چې طالب الله زوی درکې دویم زیر دار چې استاد زوی وګړي بیا ترکی کې غټي کې با هغه ته الله پیغمبري ورکې بیا دا غي نفس په داغه بچین پیدا کیږي داغه نوم بیا یعقوب وی او هغه هم بیا پیغمبر وی دا ټول زیر زیر شو قالت یا ویلتا نو وی دی ساره رضی الله عنها یا ویلتا ها یفسوس ته مال را ها یفسوس دا نه تعجب دی مالرا الیدو زما به بچی کیږي زما بچی زی ګوما وانا عجوز او زه خو شاندم زه خو د بچونو نه امید شوی ما په دغه وخت کې وای د دې عمر چې دی هغه د نوی کال نه براو او د ابراهیم علی السلام عمر چې یو سل شل کال او وانا عجوز او زه خو شاندم وهذا بعلی او دا خاون زما دی شیخ چې دی خو بوډا دی نو دا به څنګه د مونږ بچی کیږي ان هاذا لشیء عجیب یقینا دا پیدا کیدل د ما شوندا خو یو ناشنا خبره ده یو ناشنا شی دا خو عجیب خبره ده قالو نو دی ورته وی فرشتو اتعجبین من امر الله آیا تاسو ناش آیات ناشنا غنی دی دغه ته وی خال ابراهیم اسلام بی بیتا من امر الله حکم د الله تعالی رحمت الله علیکم رحمتونه د الله دی په تاسو باندې و برکاته برکتونه د تاسو باندې علیکم په تاسو باندې اهل البیت اے کورنۍ دی ابراهیم علی السلام په تاسو خدای الله نور رحمتونه برکتونه ډیر دي نو کدا در باندې وشو داس داس ناس نه خبره نه ده پوه شوي دا خبره ورته وکړه اهل البيت دا دغه مراد ده د ابراهيم عليه السلام بيبي بی. او په دې کې دلیل دی چې د اهل بیت اطلاق اول بل چې کیږي په خزه باندې کیږي په خزه باندې شیعاګان وای چې اهل بیت حسن او حسین اولاد دی او عائشه رضی الله عنها به اهل بیت په ناراضي وای هغه کورواله داغه کوئی اول اهل بیت ته بدبخت انها انه حمید مجید یقینا الله تعالی استایل شوی په خپل صفاتو کې او مجید او ډیر لوی دی پوه شو لوی بزرګي او غټ طاقت والا دی فلم ما ذهبان ابراهيم الروع نو هر کله چې لاړ دی ابراهيم عليه السلام نه الروع ویرا ویرا ته ختمه شو چې خدا خو فرشتي راغلي دي وجاءته البشرا او راغه د تذیره نو یجادلنا جګړه بحث ما تاسو ته ویلو یجادلنا بحث کول مونږ سره یعنی زمون فرشتو سره فی قوم لوط تبارد قوم د لوط علیہ السلام کې چې دا غي نه عذاب رستو شي یا دای ورته وی اصل بحث داو سورته عنکبوت کې براشي ان فی حاجوتا تاغه کې خلوت علی السلام هم پروت زما وراره دی پوه شو هغه مل تکیر فغه باندې عذاب را نشي هغه ورته وی نه ورته کې خبره مکوا ان ابراهیم د ابراهیم علی السلام ولې بحث کول د لوط علی السلام د قوم بارکه د لوط علی السلام قوم خو ډیر سرکش وو وی وجداوا چې یقینا ابراهیم علی السلام لحلیم ډیر صبرناکو او واهن او ډیر نرم زړیو او منیب راضی کیدون کې والله تعالی تا الله تبارک راضی کیدو خو ډیر زړه به خپه کیدو په مخلوق باندې نو یا ابراهیم وی ورته دی فرشتو اے ابراهیم اعرض عن هذا تمقوالو د دې خبره نه دا خبره ته پرېږدا دا کار الته ورته راشي وای چې دوه ته وی چې ان فیها لوطا قالو نحن اعلم بمن فیها مونږ ته پته راته لوط علیہ السلام پکې دي لننجینه مونږ دې بچکو پوښ کنه وا اهله کورنۍ ده الا امراته مگر خزه به پاتې کیږي بس دا پرې ده دا قصه پرې ده ان فی اها فاعرض عن هذا انه قد جاء امر ربک یقینا راغله دې حکم درف ستا په عذاب د دوی باندې وانهم آتیهم او یقینا راتلون کې دوی ته عذاب عذاب غیر مردود چې نه به واپس کړي شوی د دوی نه ولما جاءت رسلنا لوطن اوس د دینه پس دغه فرشتي د ابراهیم علیه السلام د دین نه پاره راکوي نو د لوط علیه السلام کلی ته روان شو داسې لاړل د صدوم ته لاړل د فلسطین نه اردن طرف ته چې الته لاړل نو الته لوط علیه السلام پاتې ملمانه ورته لاړل به سور به سور په دی وجه باندې شو چې یو پاغه پابندی لګې دی وا چې تا خاطر وګوره خلک ناراضي پوه شو تا پابندی ده ته به خلکو سره تعلقات نه ساتي دیمه خبره دار چې هغه قوم بدعمل او وی کوم مانو ته خوا ترار مونږ بر ملمنو بي عزتي کو بیا بیا پروا نه کین هغه په دی وجه باندې خپه شو نو دا بیا قوم راغی غي د فساد اراده کوله لوط علی السلام هغه سره بیان وکړ غي نه منو فرشتو ته تسلی ورکوي خپه کېږه ما ان شاء الله دې مونږ ته نشي رانه دې کېره او دې با الله تا دې به مونږه سبا پورې دا تبا کو دا ختمي کی دا هغه بیا په عذاب تفصیل بیانې ولما جاءت رسلنا هر کله چرار رسولان زمونږه لوطن لوط علیہ السلام تا لوط علیہ السلام دا خفغان په دی وجه راځي ډېر ډېر کمزور او غریب په دغه علاقې کې کمزور او په علاقې کمزوري دا وا چې د مهاجر تلو دی خو اصل د عراق نه تلو بیا د عراق نه فلسطین ته تلو بیا د فلسطین نه ابراهیم علیه السلام را راو دا د ابراهیم علیه السلام نه بیا الله الله تعالی سدون ته ولېګو هغه علاقه کې د ایسو کوم نو او خلک اکثر د چې کوم هغه قوم کافرو نو هغه لوط لوط علیه السلام تعالی نو سی بهم خفشو بهم په وجد قوم خپل باندې اے دا سبب یې رها د هذا یوم عصیب هاذا یوم عصیب دا ورځ سخت ده دا خډیره سخت ورځ ده فما باندې زبر دا ملمانه څنګه بچ کوم وجاءه قومه نوراغ قوم د لوط علیہ السلام یهرعون الیه چې منډي والد طرف ته یهرعون معلوم سی غیرانه ولا مجهول راوړه زکه چې تا به وی کبل څه شرا په مخه کړی دا څه خنزیران را منډي والي ومن قبل كانوا يعملون السيئات او مخکې د دین او دا قوم د لوط علیہ السلام چې کارونه به کول د بدو بد بد عمل او بدکارو قال یا قومي نو رال د دې قوم د دې فرشتو په بارک اراده د بد عمل وکړه اغه لوط علی السلام غریب ته دروازه کو درې دا خو زما ملمان دی دا څه کوي بدبختو پوښوي هغه کې دغه کې راځي دا تفصیل لو بیا په نور صورتونو کې مختلف ځایونو کې راځي سورته قمر کې براشي فرشتي ورچټي شوي چې لاس ته پیدا کړو کنه بس ټول بڑاند شوي پوه شوي بیا به دوی توبه مو به بیا دو درې زره خدا واقع وشو خا من قبل کانوا یعملون السیئات قال یا قوم نو وی ورته لوط علیہ السلام اے قوم زما وهؤلاء بناتی دا لون زما دی زما لون دی هن اطهر لكم چې هغه پاک دي تاسو لپاره دا زمالونه نه دغه خو صرف دولونه وی دا ورته ویل چې زما دا قوم لونه چې دی کنه پیغمبر مثال د پلار وی نو دا زما د قوم لونه چې دی دا تاسو د پاره پاکی دی په نکاح سره نکاح وکي دا بدعملی مکه وی دا څه بدبخت خلک یی چې زنانو سره هم نه د سړو سره بدعملی کوي هن اثر لكم دا پاکی دی تاسو د پاره په نکاح باندې فتق الله نو یریږي د الله نه ولا تخزونی او مشر موی ما فی ضیفی په ملمنو زما کې په بارد ملمنو زما کې ود خدای بندگانو دا زما ملمان دي دا کار مکوي نو دوی خبره نه اوریدا نو لوط علیہ السلام ورته وی الیس منکم رجل الرشید آیا نشته په تاسو کې کم پوی سړی یلکه د سړی زوی در کې څوک نشته چې خبره واوري او په خبره ځان پوی کی دا څوک در کې نشته قالو نو دی جواب ورکو وی لقد علمتا یقینا تا ته پته لوتا ما لنا فی بناتک من حق چې نشته دې مونږ د پارا فی بناتک په لونو ستا کې من حق ان حاجت لونو ته دې مونږ حاجت نشته دې و انک لتعلم او یقینا تا ته خپته دا ما نوری چې د مونږ سره اراده دا خپ دې پوي کې چې مونږه د زنانو سره تعلق نشته دې قال نو وی وتلوت علیہ السلام لوط علیہ السلام کمزور او نو د کمزورۍ په وجه دا وی وی لو ان لی بكم قوتا کچرته وی زما د پاره کاش کې وی زما د پاره بكم په مقابله تاسو کې قوتا سو قوت زما خو سو قوت وی ما بس تاسو مقابله کړی وا او آوی الی رکن شدید یا ما پناه حاصل کړوي الا رکن شدید هغه قبیله مضبوطه تا یو مضبوطه قبیله وی هغه سره ما پناه سره کړه وی زه ډیر کم زورم پتا سو کی قالو نو دی حالت کې فرشتو حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي رحم الله لوطن یاوی الی رکن شدید الله دې په لوط علیہ السلام رحم وکړي غریب مجبور دی نو څکه قبيله مضبوطه قبيله ګوري چرته فنا ورته حاصل کی دا څه کمزوري کې اسباب ظاهري باندې کله سره تمسک کی څه خبره نه ده قالو ندی او یا لوتو فرشتو ورته وی اے لوتا ان رسول ربک یقینا مونږ رسولان درفستایو لن یسلو الیک هرگز دوی نشی رسیدې تا تا تا تا ګوت نشی دروړې مونږ خو لری خبره ده مونږ ته خو د سر رانی دکې دې نشی خو ته دا څه کارو کا اوچته کړه اوچته کړه تر اسمانه ورسول حال تیرا الټا کړه چرا الټه کړه په دې هوا کې معلق کړل هغه بل اعتراض بن راځي چې ته خړای چې امترنا علیه حجاره من سجیل په دې هوا کې ودرول نو دبر نه په ور کانی ورول په دې منځ کې دغه کړل بیا په مکه د پاسه کې خودا اوس مغه مکه ولټه هغه بحر میت بحر مردار چې دی هغه ته چې ورشه هغه سړی واپس راولي چې پته دې کنه په بو باندې اخړې را ورځي او مختلف علامی براشی صورت عنکبوت کی راغی علامی مختلف التوسم موجود دی کانی پراته دی زمکه ولټا دا دغه شانتی تبلیغی او جماعت تلو هغه خبره کوله یو مدخل کوي چې تاسو موږ زی دی علاقه کې د شپې ګرځای ما یو موږ ووت د شپې وی د شپې به الته د کانو आवाजونه وکا شنګ دی وخت سره بده یو شنګ شو څنګه مسومتا نامدار کړی شیو نوم لیکل شو چې دا د فلانی کانه دی بس هغه راتلو داغه په سر لګیدو په بل چانه ورتلو مسومتا عند ربک دا نوم لیکل شیو نامدار کړی شیو یا علامه په لګول شیو عند ربک پنځ درب ستا باندې وما هی من الظالمین وما هي او نو دا کانی من الظالمین د ظالمانو نه ببعید لری کړي شوی یعنی کم کانت خطا کیدونه هر یو په صحیح ځای لګیدو یو معنی دا ده دویو معنی دا ده وما هي او نو دا کړي د سوال دغه د لوط علی السلام من الظالمین د دې مشرکان ظالمانو د مکی والو نه ببعید فلری دوی تم نږدې چې په لار دي شام ته نو غکلی ورته پلار کې راضی دوی هم ویني و الی مدینا خام نو د لوط علیہ الصلات والسلام ګورا رد شرک فی العلم شو لوط علیہ السلام ته ګورا پته نه لګی د زما ملمانه فرشتي دي کنه بیا خو به قوم ته اول ویلو چې خراب دي تاسو د پلار لا فزاد او غریب ته پته نه وکنه پوښوي او دا هغه دعوت او شجاعت هم پکې بیان شو نو داوی سره متعلق شو درې واړو سره و الی مدینا قوم شعیبا اوس د دې ځای نه د شعیب علیہ السلام چې مدین تراغلو نو دا هغه واقع شروع کړي او دیم په جزیره العرب کو دغه په جزیره العرب کو ځکه یو ځای راوړل شعیب علی السلام می تاسو ته ویلو خطیب الانبیاء دی دی اول دعوت ور کوي دعوت ور کوي اولا د توحید او بیا د مالی فسادات د بندولو د قوم کې مالی فسادات قوم دغه کنه او دا غینه پس بیا په بهترین انداز باندې د خپل دعوت تشریح کوي چې تشریح وکي نو دا غینه پس قوم د مخالفت کوي بیا قوم ته دعوت ورکي بیا د اغینه پس قوم وسره سخت جګړه کوي او ورته وی کستا قوم قبیله نه وکړ نو موږ تا سره دادا چل کړو هغه ته یو بد بختو د قوم لغه کوي او د الله ته نه ګوري الله پر دې یو قوم د قوم نه ډاریږي نو دا غینه پس بیا د دې د عذاب تفصیل دی ګوري وتا و الی مدینا او مدین ته اخاهم راغلو موږ راغلو موږ رور د شعیب شعیب علی السلام د دوو ځایونو ته راغلی دی خلاص شعیب علیه السلام یو ځای کې برازي آیچې ته راغلی دی غزنګل ته نو هغه ځای کې بیا وسره اخاهم نه وای ځکه هغه ته بیا دې دینه پسته لري او اول ځل چې راغلی نو هغه کې سو هغه کلیو نو هغه کې ذکر ور وای قبیله نه دی قال یا قوم اعبد الله وی دی شعیب علیه السلام ای قوم زما بندگی کې خاص کې الله لرا مالکم نشته تاسو لرا من الہ سوک معبود غیر هو غیر د الله نه ولا تنقص المکیالا او کمی مکوي په پیمانه کې مخکې ورته وي په صورت اعراف کې الکیلا په کیل کې پیمانه یو په پیمانه کې کمی ده چې سړی دفتر کې تور کې نور پیمانه صحیح ده خو لیکن ته چې کله پیمایش کې نو پاره ټیم کې نقصان وکي ایو دای چې غلو خیره کم کې غوړو کې کې ول میزان او کمی مکوي په تل کې نو تل کې کله کمی کې کله په وزن کې خلک کمی کې کله په کانو کېږي انی اراکم بخیر یقینا زه خو وینم تاسو په حالت خدای پاک خمال نه درکړي دي نو ولې دا غلاګانې ډاکې په کوي خمالدار خلک وي و اني اخاف عليكم او یقینا زه یریګم پتا سو باندې عذاب یوم محیط د عذاب دا ورځ راګیرون کنا هلکه عذاب په در باندې راشي هغه داسې ورځ ده چې ټول خلک راګیری بچکیږي چې څوک هم بیان و یا قوم ای قوم زما نو دوی وی چې خل نه کمو نو څه دی خیال لمونږ زیات ورکو خلکو لسو هغه ته وبد وخت زیات نور کوي خو پوره ور کوي ويا قوم اي قوم زما او فل مکیالا پورا کوي پیمانه والميزان او تلا بالقسط فعدل او انصاف سرا ولا تبخسوا الناس او مکه موي د خلقنا اشياءهم سيزن داوي ولا تاسو او مکه وي کوشش په الارض فزما کې مفسدين په داسې حال کې تاسو فساد کوونکي بقيه الله خير لكم بقیت الله بعد وی ثواب الله ثواب د الله تعالی تاسو لره غوړه دی په اخر کې به ثواب درکې الله تعالی ان کنتم مؤمنین خو په دې شرط کې ایمان عمر راوړي نو که چرته ایماندار وي الله به ثواب درکې یا دیو معنی دا ده بقیت الله هغه باقی پرې خودل د الله تعالی یعنی هغه ګټه چې کومه جایز ده ګټه ده هغه جایز ده ګټه باقی څه شی دی هغه جایز ده ګټه چې کومه ده د الله تر طرف نه خیر لکم هغه تاسو لپاره صحیح ده هغه جایز چې کوم فائدہ کوي نه په عقل هغه صحیح ده ان کنتم مؤمنین کې چری تاسو زما په خبره باندې یقین کوونکی نو دغه در لغوره ده و ما انا علیکم خو کبیا نه معنی نو نه مزه پتا سو باندې به حفیظن ساتون کې چې خامہ خبره ز په زور ده راوله موسمون بدی بیا تاسو خرلو نو چې دوی کلا دا دعوت واورېدو نو دوی را پاتې د مخالفت شعیب علی السلام شروع کو نو مخالفت په خطرناک انداز کوي قالو دی وی یا شعیب اے شعیب الصلاتک آیا استاد منزو تامرک تا ته حکم کوي ان نترک ما یعبد آباؤنا چې مونږ داسې کارونه وکړو چې مونږ هغه خدایان پریږو چې کوم زمونږ پلارانه عبادت کولو اے دا استاد اموز یعنی استاد دین استاد دینداری استاد دین مونږ ته دا وای تا ته دا امر کوي چې دوی ته وای چې د پلار نکلار پری دی دا خبره درته کوي یا وای دا و چې شعیب علی السلام کثیر الصلوات ډیر منځونه به کول وی خلاص دې او دوب د منځونه کې تا په دې کې دال تکړی چې مونږ ته وای چې پلان نکلاره پرې دی دا خبره ته کوي اصلات کا آیا مونستا تامر کا حکم کوي تا تا ان نکر کا د پرې خودلو د مونږه ما د هغه خدایانو یعبد اباؤنا چې پلارانو د مونږه عبادت کولو او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء چې مونږ پریږدو په خپل مالونو کې هغه کارونه چې مونږ په خپل خوښه کوو یعنی زمونږ مال دی زمونږ خوښه ده چې څنګه استعمال او څنګه کاروبار ته کوو اوس زمونږ ته وایي چې دا پریږدي تاسو په خپل مال کې مطلب دار د الله د قانون تابع عجیب خبره راغو خپل خور خپل اختیار کنه پوه شئ نه مونږ د بل اختیار دی وی چې راغو زمونږ خپل مال دی زمونږ خپل خوښه ده چې مونږ پیسې کوو نو زمونږ په کې استاد په کې څه کار دی دې نه پته ولګی دا د شعیب علی السلام قوم چې دا د سرمایه دارانه نظام پنګوال نظام چې ورته وای د هغه دغه وخا تابعدارانو نو هغه زمانہ کې د دوی دغه نظامو چې بس خپل مال دې خپل دې اختیار دې چې سکه دا شخصي ازادي ده دا تجارتي ازادي ده دا ملکی ازادي ده جمهوریانو ده انک لانت الحلیم الرشید وی یقینا ته ډیر صبرناکی ار رشید او ډیرو خيار دا پر ټوکې کوي ته خو ډیرو خيار چې دا داسې خبرې مونږ ته کې چې په خپل مالونو کې با داسې دغه نه کوي دا کار به نه کوي زمون خپل مال له مونږ سکو ا زمون د پلار نکلار مونږ ته واسي په عبادت کې پرې دی دا کیسه مونږ نه کوو قال ابو ورته شعیب علیہ السلام یا قوم ای قوم زما ارایتم دی وی وی داس چل دی کنه چې تخپل غلی چې مونږه پریدو ته به شروع کی نو هغه ته یا قوم ای قوم زما ارایتم خبر را کی ما ته تاسو فکر کړی دی ان كنت علی بینه کچرته یم ز په واضح دلیل من ربی طرف در خپلنا ورزقنی او الله ما ته رزق را کړی منه د خپل طرف نه رزقا حسنا خیر رزق الله کومه رزق را کړی د سکو مکه دا کار کوم یو معنی دا مگر د اصلاح تاسو ما استطاعتو چې څومره زما وس کیږي و ما توفیقی الا بالله او نه د توفیق زما نه د وس زما الا بالله مگر په الله باندې دی یعنی د الله تر طرفه دی چې الله ما ته څومره راکړو علیه توکل تو باغ باندې ځان سپارم و الیه انیب او هغه الله تعالی طرف ته رجوع کوم و یا قوم ای قوم زما اوس دعوت په بل انداز ما تاسو دی خطیب الانبیاء دی نفع هغه یو یو ټکو ترانی سی وقوما زما د مخالفت په وجه زما د دشمنی په وجه تاسو درته حق دین پرې نه دی اسنه چې دې په وجه باندې عذاب راشي و یا قوم ای قوم زما لا یجرمنکم په جرم را پورته نکی تاسو لرا شقاق مخالفت زما چې راته بس د مخالفت کو چې د سوي بسغه نه منو پوښوي نو دی وجنه تاسو ته مجرمان نشي مس ايوسي بكم چې وبرسي کی تاسو ته مثل ما اصاب قوم نوح فشان د هغه عذاب چې رسیدل قوم د نوح عليه السلام ته او قوم هود یا قوم د هود عليه السلام ته او قوم سوء صالح او یا قوم د صالح عليه السلام ته و ما قوم لوط او نه د قوم د لوط عليه السلام منکم تاسو نبی بعید سلری هغه خدا د پرون واقع شی وا دغه د الله تبا کړو نو دا داسې نه چې زما په مخالفت کې راځي خدا نه عذاب راولي واستغفروا ربکم بخنه غواړی در خپلنا ثم توبو الی بیا راضی شی الله ته په ایمان سره ان ربی یقینا رب زما ته رحیم رحم کون کده ودود او من کون کده قالوا ندعو یا شعیب اے شعیب دا په اوس یو بل اعتراض کئ بل دغه کئ اے شعیب ما نفقه کثیرا مون نه پویګو په ډیرو مما دا اغنه تقول چې تیرا توای ستا په ډیرو خبرو مونږ نه پوهیږو خاطر ډیره خبره کې شوروي شوروي مونږ ته نه پوهیږو بس پرې دا و ان لنراکا او یقینا مونږ وینو تا پینا په خپل قوم کې ضعیفا کمزورې کمزورې سړې په مونږ کې او راضی او مونږ تر لانجی جوړې کړې دي نعوذ بالله ها ولولا رحتکا کنوې قبیله ستا لرجم کنوې قوم ستا لرجمنا کنو خامخا مونږ به په کانو وشتوي و ما انت علینا بعزیز او نه ته په مونږ باندې زورا ور ته ته مونږ زوراور نه مونږ به ته پکانو وشتوي قال شعیب علیہ السلام ورته وی یا قومي اے قوم زما ارهتی اعز علیکم آیا زما قوم چې دی هغه پتا سو باندې زوراور دی ها آیا هغه پتا سو باندې ګران دی من الله د الله نه اے د الله نه باندې زما قوم ګران دی د الله د پاره مینه پرې دی د قوم د پاره پرې دی واتخذتموه او تاسو جوړ کړی دی الله لرا حکم د الله لره وراءکم ورستلو چاګانو نه ظهرین شاته غردول شوی الله کوم شاته فریخه دی او د قوم نه یریږي ان ربی بما تعملون محیط یقینا رب زما پاغه ست تاسو عمل کوي محیط را ګیرون کړي په علم کې ویا قوم ای قوم زما اعملوا علی مکانتکم چې نی معنی راځي زنه براءت کوم عمل کوي په خپل طریقه انی عامل ز عمل کوونکم په خپل طریقه سوف تعلمون ذره تاسو به پوه شئ من په انجام د هغه چا یاتیه عذاب چې راضی په هغه باندې عذاب یخزیه چې شرمایه و من هو کاذب او هغه چا باندې چې هغه دروغ جنوي دا هغه انجام بر سماجو شي ورتقبو انتظار کوي انی معکم رقیب یقینا زستا سره انتظار کړي انتظار کوونکو هم د عذاب ولما جاء امرنا نو هر کله چې راغی عذاب زمونږه نجینا شعیبا بچ کوم شعیب علیہ السلام والذین کسان امنو چې ایمان راوړو ماهو په ملګرتیا د شعیب علیہ السلام کې برحمت مننا پر خپل خاص رحمت سره د خپل طرفنا واخذت الذین ظلموا او اني ولا کسان چې ظالمانو اصیحه یو چغي چغه سوا زلزلہ را لداغه اواز وسر راغی فاصبحوا وګرځیدل دوی فی دیارهم پکورونو خپل کې جاسمین پر مخه پراتو مړشو کأن لم یغنو فیها اهلکو هلاک شو داسې هلاک شو کأن لم یغنو فیها گویا کې نو دی رشوی دی په دې خار کې الا خبر شي بعد لمدینا لریواله دې د پاره د مدین والا او د رحمت د الله نه کما بعدت ثمود لکه څنګه چې لری شو ثمودیان د الله د رحمت نه ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا وسلطان مبین هود د شعیب علیہ السلام په دعوت کې درې خبره دعوت ورکه اعبد الله الله تعبدوا الا الله دویم نمبر په شجاعت سره د قوم مکه ته ولاړو کله وته ایم در په قانون کله ساغه د مړ پروا نشته کلکو دغه رنگ تک لکشا دا رنگ شعیب علی السلام دعوت چلولو الله تسلی الله دا قوم عذاب کو چې وینه منلو تسلی الله دې قوم تم ورکې چې خپکی گئی ما اب نبی علی السلام ته چې الله بستا قوم کې نه منی الله به عذاب کې خام ولقد ارسلنا او یقینا موږ را لګلو اوس واقع د موسی علیه الصلاۃ والسلام ذکر کئ او مقصود په دې کې فقط تسجیل ذکر دا لنډ ذکر کئ ښا او چې دعوت داسې چلاوا او بیا دا غینه ورستو دا غینه ورستو چې کوم دینو د واقعاتو خلاصه بیانې بیا دا غینه پس تخویف دنیوي ورکې دا غینه ورستو بیا تخویف اخروی ورکې په اخر کې بیا ذکر کوي یو جواب د سوال جواب د سوال ذکر کوي په دې باندې بیا باب ختم شي او سل دول سم پورې ښا ولما ولقد ارسلنا او یقینا موږ را لګلو موسی موسی علیہ السلام به آیاتنا په واضح دلایل سره وسلطان مبین او په هغه سلطان مبین په هغه کار قوت سره کار قوت سو نو بعد وی کار قوت د دو هغه هغه کار موجوده ده همسا والا بعد وی چې نه کار قوت کوم دی امر فرعون د دین د فرعون د قانون د فرعون د اډر د فرعون دا غي تابع شو و ما امر فرعون او نو قانون د فرعون برشیدن سچ برشیدن څه فائدہ ورکون کې په دنیا او آخرت کې څه په اوخيار او څه په دلایل باندې مبني قانون نو یو احمقانه جاهلانه قانون یو یقدم قومه وړاندې دي دا فرعون قومه د قوم خپلنا یوم القیامت وړاندې بدی دي فورت د قیامت باندې نو چې ورته وای راځي دی خو په دنیا کې سم ویلو کنه وی قدم بڑھاو هم تمہارے ساتھ ہے نو په آخرت کې هم دې قدم بڑھاوي ښا فاوردهم النار نو داخل بک دوی لره اورتا وبئس الورد او بد زائد داخلي دو دے المورود چې داخل کړي شوی دی هغه ته خلق پوښوي نو دا سره دا الورد ورد اصل کې وای ګدر تا پوښ کنه چې خلق وبته راوړي پای کې خوب نشته جهنم کې خو لیکن دا ورته اس تحکمن وی و اتبعوا او پر لپس ولګل شو فی هذه پدی دنیا کې لعنت لعنت په فرعون پسې اوس پوری په خلق لعنت وی و یوم القیامت او پر ورځ د قیامت باندې هم پر لعنت وی عذاب وی بئس الرفد نو بد بخشش ته المرفود ور کړی شوی دی فرعونانو ته بد بد بخشش ته بد نام دی دوی ته ور کړی شوی دی ها ذالک انعام ورته وی دام تما تحکمن ذالک من انباء القرى الله چې دا قصې ذکر کړې نو د توي راشه ذالک دا قصې چې من انباء القرى د قصو او د خبرونو د خارونو نه دي نقصه عليك چې مونږه بیانو پتا باندې منها قائم بعض لاغین ولار دي بعض آبادی شته لکه مصر شته لکه دغه چې کوم دنو هغه قائم دی مدائن صالح ته دی وحسید او بعض لو کړی شوی دي لو چې دغه ویری به تباشه بعض مکمل تباشوی دي دا غي اس پته نه لګي چې عادیان کم ځای اوسېدل دا رنګ قوم نوح کم ځای کې هغه آثار نشته یا ختم شوی دي او ما ظلمناهم اوس چاوي چې اعظم الله تبا کړ دا ظلم نه دی الله وی وما ظلمناهم مون ظلم نو کړي په دوی باندې ولکن ظلموا انفسهم لیکن دوی ظلم کړو په خپل ځانونو باندې فما اغنت عنهم الہتهم دوی خو وی کنه له اولای شفاعنا عند الله دا زمون د الله په نسبت باندې سفارشان دي دا بم بچکی الله وی فما اغنت عنهم نو دفع نکړ دوینا الله نه نکړ دوینا الہتهم الہ او خدایان نو دوی التی اغ خدایان یدعون چې دوی بلل من دون الله غیر د الله نه من شیء هیڅ عذاب لما جاء امر ربک هر کله چراغ عذاب دا حکم درپتا په عذاب د دوی باندې وما زادوهم او ندی زیات وهي ظالمه نو په داسې حال کې چې هغه ظلم کوونکی ان اخذه یقینا نیول د الله تعالی چې دی علیم دردون کې دی او شدید ډیر سختی ان فی ذلک یقینا په دی واقعاتو کې لآیتن دلیل دلمن عبرت دلمن د پاره دا غچا خا پچی یریږي عذاب الاخرته د عذاب د اخرتنا ذلک یوم دا ورځ د اخرت چې دا یوم دا یو ورځ دا مجموع چې جمع کړي شي وي له دې ورځ کې الناس خلق وذالک یوم او دا یو دا ورځ دا مشهود چې پدې کې به گواهی کول شي اے مشهود بعض وی حاضر کړي شي خو بیا مخکینی او رستنی یو معنی شو دا مجموع مشهود خو لیکن دا چې مشهود گواهی به پکې کول شي نو مختلف خلق بدر باندې گواہی کوي خپل اندامونه بدر باندې کوي پیغمبر به در باندې کوي داعیان به در باندې کوي دا بتول کیږي و ما نو اخره الا لاجل معدود نو دی وی چې عذاب شته نو راي ولا کن لاولي ورستو کې الله و ما نو اخره مونږه نو رستو کو الا لاجل مگر تر یو نیټي پورې معدود شمارل شوی معلوم یوم خاص موقع پورې رستو کیږي پرېګدای یوم پاغ ورځ کې دا عذاب براشي یاتی چراچ دا عذاب لا تکل نو دوی وی زمون خدایان به موږ سفارش وکړو کنه الله وی او یوم یاتی کله چې دا عذاب راشي لا تکلم نفس خبر بنش کول یو نفس الا باذنه مگر په اجازه د الله دا الله د اجازه نه بغیر څو خبر نشي کول سفارش پسو کی فمنهم نو بعض الذي خلقنا شقي بدبخت بي وسعيد او بعض بنيك بختي خلق بدو قسم شي یو بدبخت او یو نیکبخت ها دا بدبخت بیا یو ک کافر مشتری او مسلمان ګناګار هم دی او سعید نیکبخت چې دی نو هغه کې بیا یو خوب پورا نیکبخت دی هغه هغه دی چې اول په جنت ته دی او یو هغه لګ نیکبخت دی چې جهنم ته بور دی بیا په جنت ته دی فاما الذين شقوا نو هر چا کسان چې بدبخت شو ففي النار نو هغه به په اور کې لهم وشهیق او هنار وای هنار ورته بیا خلک وای ښا هغه هنار ورته چې کوم دنو هغه بکای خو شوی او هغه د سایبیریا د پوی والا ویډیو سره هغه دغه سوار لسنیم کیلومتر اپی چې کناسته وغه سړی هغه تجربه چې کولا بیا په کې هغه आवाजونه شروع شو بیا بند کو کنه هغه ډاکټر ایزا په نوم باندې هغه ته بیا هغه आवाजونه هغه شعر ریکارډ کړي بیا لاندې په صداقت کوس کړي سوار لسنیم کیلومتر یې کوس کړي نو هغه کې هم دغه شانته اوازونه راځي الله دې رحم وکړي خدا ته نه معلومیږي چې لس تی شل دی کروڑونه خلق دي ښا یو غرار شروع دې پوه شوي هغه اوازونه راځي لهم فیا نو په سن نبی دا ویډیو خو بهر حال دا عادت داسې یو علامات لهم فیا ذفیر و شهیق خالدین فیها همیشه به دې په دې جهنم کې مادامت السماوات والارض تر څو پورې چې اسمانونه وي او زمکه وي اسمانونه او زمکه چې دی په جهنم کې نو اسمانونه او زمکه خو باخرت کې ختميږي ختميږي بنا اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت اسمان به ختم شي زمکه به راغونډ کړي شي نو دا خو به ختميږي نو بعد وای دا بل اسمان او بل زمکه به د اخرتي هغه بیا نه ختمه خو شغه به یا دا چې دا اسمان او دا مکا پر دې صفات ته بدل شي اوس په یو شکل دا بیا په بل شکل شي ها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک دوی به همیشه وي په جهنم کې الا ما شاء ربک مگر کستا رب غواړي نو بیا به تنه وځي د جهنم نه نو کافر د جهنم نه وتی شي لکه نه نو بعد کلان د معنا کوي الا ماشاء ربک مگر که پرب دی غوخته پرب دی غواړي نه پرب دی غواړي نه بس لاند اخلاص شو بالکل رب نه غواړي د کافر مبارک یا دا ده چې خالدین فیها را ضمیر اور تراجی دی نو دوی به په اور کې همیشه الا ماشاء ربک مگر که ستاره غواړي د اور نه بهر کیږي د اور نه په کم ټایم کې نو جهنم ټول اور نه لري په دې کې بعضی طبقات دي یو طبقه دا غي ته زمحریر وای الله دې موږ دواړو نو ساتي نو هغه زمحریر ته بلار شي هغه بیا انتهایی یخت دومره سور دې دومره سور دې چې په هغه کې د دنه کې دو سره د بدن ټوله غوخه ورځي خو شو نو هغه ته به کله منتقل چې ودرېګه به وای زما ډیره ګرمي او شما یخ ځای ته بوزي راځي چې الته دې بوزي خو شو نو هغه ځای ته بتګوي یا بعض وی چې دا الا ماشاء ربک چې دی نو دا استثناء د چانه ده دا وی استثناء ده فاما د دغه نه د شکونا پوښ کنه دا شقیان بدبخت خلک چې دا بیا دوه قسم دي یو مسلمانان دي ګناګار یو کافر دي نو کا دا به همیشه دا بدبختان الا ماشاء الا من شاء مگر هغه څوک چې الله یې وغواړي نو هغه به بهر کې هغه مسلمانان ګناګار دي هغه به اسلام د پس وغواړي الله هغه به وباس لا کافر او بیا تک صرف پاتې شي ان ربک یقینا رب تاسو دې فعال کون کې دې لما دا هغه کارونه یرید چې اراده وکي و اما الذين سعدوا ففي الجنه او هر چا کسان دي چې نیک بخت کړي شوی دي ففي الجنه دوی په جنت کې خالدین فیها همیشه به په دې نعمتونو کې مادامت السماوات والارض تر څو پوری چې وی اسمان نو ځمکا الا ماشاء ربک لیکن کستا رب غواړي نو اکه مانو کا لیکن رب نه غواړي پوه یا دادا چې دان یک بختان دوا قسم دي یو مسلمانان هغه دي چې کامل دی هغه خو باول جنت تلار شي دویم قسم هغه دي چې هغه څه کړي ګناونه کړی دي نو هغه به څنګه نو هغه به جنت ته اول نه داخليږي پوه شئ هغه به اولی جنت ته نه دي الا ماشاء ربک هغه به سواق جهنم ته دي بیا به جنت ته رسول راځي هغه تا ان دا بخشش ته غیر مجزوز مما د دی وجنا یعبد هؤلاء چې بندگی کوي دا خلق د باطل معبودانو ته وای یاره دا سنین زما دا خطا نی نه نه شک پر دی وجنا نه کوي چې کافران کو پر کوي یا مشرکان شرک کوي ته په خپل دین کې شکی شي مشکی کیږي ما یعبدون عبادت نه کوي دا خلق الا کما یعبد آباؤهم من قبل مگر پشان د عبادت د پلارانو د دوی د دینه مخکې پلار نکي بی دلیل عبادت کولو یقینا موږ ورکړو موسی علی السلام ته کتاب تورات فختلف فيه نو اختلاف وکړو چې پاره کې اختلاف پکې چا وکړو بنی اسرائیل پکې وکړو ولولا نو الله عذابول لنا الله وی ولولا کلمتون کچرتنوې فیصله د تاخير د عذاب چې الله عذاب رستو کوي سبقت من ربک چې وړاندې ترشه درفتا طرف درفتانا لقضی بینهم نو خامخا فیصله بکړو چې په میند دوی کې و انهم یقینا داخله چې دي لفی شک خامخا په شک کې دي منو د دې عذابنا مریب سخت شک و ان کل لما لیوفینهم الله وی وو ما نه څوک بچ کې دی نشي د دا ټول ته بدا په دنیا کې ما عذاب ورکوم په آخرت کې بیا ټول ته ورکوم و ان کلن او یقینا ټول اے لما دا لما تر د دې جزاء د دې شرط راو باسا لما یبعثنا کله چې را پاتول شي کله چې را پورته کړی شي ليوفينهم ربك اعمالهم نو پورا به ورکی چې را پورته کړی شي نو بیا به طرف اعمال جزاء پورا ورکی الله به تر اعمال جزاء پورا ورکی ها نو دا لمه لپاره شرط مقدر دی اباز وای چې نه دا لمه چې دی دا اصل کې لمن دی نو بیا دا راځي وا ان کلن لمن او یقینا ټول په جمع شي دي ليوفينهم ربك اعمالهم پورا به ورکی دوی طرف تا اعمالهم جزاء د عمل نور دی انه یقینا الله تعالی بما يعملون پارس مان چې دوی کوي خبير خبردار دی نو فاستقم تر دې پورې دا باب ختم شو یو ځل دولس پورې په دې باب کې د وو انبيار مسالم واقعات ذکر کړل او دا غي واقعات په نتیجه کې بیا تا خلاصه ذکر کړه چې دا قومونه متبا کړل اوس که چرته څوک نه مانی دعوت دغه شان به تبا کم او اخرت کې وټول ما ته راځي بیا بر سره حساب کوما او درې واړه دعوو سره تطبیق شو درې واړه دعوو سره